د صورت داوله سه ندرم باب شروع ده په دې باب کې اولن درې قباحتونه د يهودو ذکر کړو درې صفات د مؤمنانو بیا په دې باب کې شپږ خطابات هغه درې قباحتونه تحریف کتمان حق او ترک عمل او د ایمان او لو درې صفات صبر صلات ایمان بالاخره بیا شپږ خطابات دي اول خطاب کې اتنی عامتونه دوا عذابنا فرعون نم اخلاص کړي عفا مې درته وکړه کتاب مې لدراک قتل مې درته معاف کړ د مر نه پس ژوند کړی سورې نو سورې مې درک د ورېځو په شکل خوراک نو من سلوا مې راکړو وبنوي چینه مې روانه کړې انفجار العيون من الحجر دوا نقمتين عذابونه اول عذاب بسوء الادب او دویم عذاب ذلت والاهوان بسبب الكفران ناشکری وکړه الله ذلیل کړه دویم خطاب کې بیا وقب حتنا بیان دریو د مشرانو سلور د موجوده د مشرانو درې قباحتونه دا نقض الوحود هیل فی ذب البقر د الله په احکاماتو کې هله کول قتل د انفس او سلور قباحتونه د موجوده او د الله په کتاب کې تحریف کول منافقت کول چې هغه انکار د انبیای سابقین د انبیای علیهم السلام نه انکار کول مناسبت د مکه سره دا ده مکه دا ذکر شو چې ګوره په قرانو کې دوی قتلونه کول یو بل وجل دا یو بل وجل دا لسکه انبیاء علیهم السلام هم وجل دي قتل د انبیاء علیهم السلام هم کړي یا مناسبت به دې تر قیسرا هر کله چې دوی نقض د میثاق وکړ ولیو که د وجد اتباع د حوانا خواهشاتو پس روان په دې اتباع الهوا کې د قتل د انبیاء علیهم السلام کړي دی ولقد اعطینا موسی الكتاب چونکه د موسی علیه السلام نه شروع کړه ځکه چې موسی علیه السلام ته مکمل شریعت ملاو شو تورات قف ویل کیږي 60 تنه بلکې درې سر اخري نبی صلی الله علیه وسلم با چې کله مسکول د مخ نه لا سویړ الی قفا قفا ویل کیږي د دې سټ پر سر ته ا د سر ویخ قف ویل کیږي پر لپسې د رسول او د نبی په منځ کې یو فرق باندې دا کوي چې رسول هغه ته وي چې هغه تش کتاب ملاو شي هغه ته یو شریعت ملاو شي د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه رسول چې څومره انبیاء علیهم السلام راغلي د عیسی علیه السلام پورې هغه ته د قیو شریعت ملاو تورات عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ابل کتاب ملو شوی دی انجیل او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې سلور زر لا زیات انبیاء علیهم السلام راغلي دي په دغه انبیاء علیهم السلام کې یوشع علیہ الصلوۃ والسلام شمعون علیہ السلام داوود علیہ السلام ګوره دوی پس اخر کې ذکر د عیسی علی السلام یو په بنی اسرائیل کې اخر پیغمبر عیسی علی السلام راغله دیم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تا مکمل کتاب ملاو شوی دی ذکر ذکر د عیسی علیہ السلام صراحتن کړه یا ولادت عیسی علی السلام عجیب او کنه یا د د عیسی علی السلام په ذکر سره رد په يهودیت او نصرانیت دوړو باندې د عیسی علی السلام په باره کې دوی مختلفې عقیدې لري نو الله او اتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړیو منګه عیسی زوی د مریم ته البینات صفا صفا خبره وآتینا عیسی عیسی ته په مخکنی کتابونو کې یسوع مسیح به ورته ویخه دا د سوریانه لفظ دا یسو معنا مخلص عیسی ابن مریم مریم د مور وا دا مریم نوم څه دی عابده ګوره خبره خدا ضابطه ده دا عزت سړی دا ده د انسان دا ده چې په پلار سره وبلل شي قران کریم دا وی ادعوهم لآبائهم دوی منسوب کوي په خپل خپل پلارانو سره لیکن دلته عیسی ابن مریم وی اشاره دی خبره ته ده چې عقیده و ساتي چې د عیسی علیه السلام پلار ورې نو کپلار وینو په پلار سره برابر شو عیسی زوی د مریم دی پلار نشته دا د عیسی علیه السلام سره معجزه ده ای سب نه مریم او چا ورته الہ ابن الله وینا ابن الله نه دی بلکې عیسی ابن مریم البینات د بیناتون جمع ده بینات نه مراد د عیسی علیه السلام معجزات دي قران کریم سورۃ المائده وغیرہ د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه معجزات ذکر کړي نو بینات نه مراد هغه معجزات بینات لازمیم دي متعدیم دي بینات هغه شذور تویلی کی چې هغه په خپل واضحي او بل شی واضحه واضحه کوي مضبوط کړو موږ دلرا ايدنا هو بروح القدس روح ویل کیږي چې پاګه سره جون حاصلي او دل ته روح نه مراد څوک دی جبريل عليه السلام صفت ته چا دی د جبريل نو جبريل عليه الصلاه والسلام ته رخصه کوي چې نه مور و نه پلار بس الله پاک روح او القدس قدس او قدوس بعضی دا وایي چې دا د الله اسماء دي نو قدس بروح القدس سمانا روح الله بروح القدس چې قدس قدوس الله نو مشنه معنا روح الله او دلته د قدس معنا صدا یا بازی وای چې قدس په معنا د مقدس سره ده اضافت ته موصوف صفت تشهره بروح القدس بروح المقدس نو دا روح القدس دا صفت د چا ده غره دا چې دا د جبرئیل السلام درو القدس قران کریم کې مصداق اطلاق جبريل عليه الصلاه والسلام ګرځیدل بعض دا وایي چې روح القدس نه مراد عيسى عليه السلام بهر تقدیر لیکن غره دا ده چې د روح القدس مصداق جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام لکه سورۃ النمل وګورئ دا سورۃ النمل آیات یو سل دویم آیات د سورۃ النمل آیات یو سل دویم نحل لیول کې نحل کې وي نحل یو سل به آیات سورۃ النحل د سورۃ النحل آیات یو سل به ګوره د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه رسول سمرا انبیاء علیہ السلام الله را لګری نو او يهودو اوس د يهودو قباحت بیان افکل لما حمزه توبیخ د پاره افا کل ما پس هر واره چرا بغه تاسو ته رسول یو رسول دغه رسولانو نا رسول من تلک الرسل دغه رسولانو نا به یو رسول راغه پس بما فاغه خبر من ته الله تهوا انفسکم هغه استکبار په سبب د اعراض وګرځید نو مخ په واړو تاسو د خبره د ملنه د رسولانو نه لوی وکړه تاسو د اجابت د رسولانو نه تاسو به سوکړه تکبر به وکړان به غټو غاڼه دا رسول خبره به نه منله تقسیم راغی یو ډله به د یو ډله تاسو تکذیب کوو بل ډله تاسو وجل ولدا وجل کومه ډله به چې وجلا یا سام بیا علیه السلام چې وجلی وو دا وی تکذیب هم کړو نو معنا دا سه یو کوي ففریقا کذبتم فقط پس د یوې ډلې تکذیب وکتا سو بس او بل ډله و فريقان تقتلون او یو ډله تاسو او وجل سره د تکذیبنا تکذیب مو کو او وجلو او سام بیا له مسالم خدا سي چې صرف تکذیب تاسو کړي وجل نه نظام نو ګور اے اهل کتاب يهودو تاسو قاتلان د چا دم بیا له مسالم دوی دا استکبار به ولې کاو زکه چې انبیاء علیهم السلام به چې کله ورته مسله بیان کړه د الله د وحدانیت د الله حکمونه به بیان کړه نو وقالو قلوبنا غلف چونکه غول کې دو قرات دي نو معنی هم بیا مختلفه ده یو قرات دغه دی غلفن بل قرات د دینه مختلف دی چې هغه غلفن نو چې دغه قرات شي غلفن دا جمع د اغلف ته وقالو ويل بدوي انبياء عليهم السلام ته به سويل قلوبنا غلفن زونه زمنګا دنا په پرده کې زونه زمنګ په پردو کې دي دا به یو قسم سکول استهزاء به کول چې موږ تاسو په خبره پوي ګنا تاسو چې دا سر لګیا یې کنه اسی لګیا یې موږ تاسو په دې خبرو مبرو نه پوي دای درو وي دا یو قسم استهزاء کو غلب جمع د اغلف ته په معنا د غلاف د پرده او که غلف انقراض شي نو چې غلف شي غلفن جمع د غلاف په معنا د لوخ سره راځي غلف غلف څه ته ویل کیږي لوخه ته ویل کیږي کنایه د سشي نه ده چیرې بس زمنګ زړونه سدي ډک دي ښا د علم نه ډک دي دا به سکو تمسخر به کو نو ویل بدوی زونه زمنګا غلفن دکتی د علم نه ستاسو د خبرو ضرورت ورته نشته من ته ستاسو د خبرو ستاسو د علم ضرورت نشته من په خپل مولیان منګه زه تر رسیدلی خلق یو تاسو لګیا سی لګیا لکه رسو سورۃ المؤمنو ګورئ د سورۃ المؤمن آیات درم اتیاي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم پس هر کله چې را بغل دوی تر رسولان په واضح دلایلو نو فرحو بما عندهم پس لوی وو کړه دوی په هغه سره چې د دوی سره هغه سره منر علم پس لوی وو کړه دوی په علم منتی چې د دوی سره چې بس یاره موږ ته موږ مهذب خلق یو موږ ته تاسو د خبرو دا اورېدو څه ضرورت نشته موږ په خپل علما یو قلوبنا غلف استزهاء اول کې استهزاء دیم کې سو تمسخر دا وینا تاسو قلوبنا غلف دغه استکبار تاسو دغه تکذیب د انبیاء علیهم السلام دا قتل چيو بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړي دي په دوی منته الله پاک بکفرهم په سبب د کفر د دوی دلانتین نه نه داسې دي چې دوی غني تاسو په خبره منته نه پوي انا دا چې دا بس داسې علما دي علم نه سینې ډکه شي دا خو دوی چې دا خبره کوي بل نه بوم الله بکفرهم بلکې خبره دا نه ده بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړي دي په دوی منته الله پاک بكفرهم په سبب د کفر د دوی لعن ستوي دي کی لعنت بعد تلری والے توي دي کی شریعت کې لعنت ستوي چې الله پاک یو انسان د خپل رحمت نه لري دا د الله پاک د رحمت نه ډیر لري خلق دی نو چا من چې د الله پاک رحم کرم نه الله خپل د رحمت نه لري کړي نو بیا غدا څه خبرې کوي کنه هغه بیا ځان ډېر غټ مولا غني د نورو نه هغه بیا چا خبرو تغوګم نه او به کفر هم د دوی سيو کفر نو ډېر کفر نو فقليلا ما يؤمنون پس ډیر کم ایمان نه راوړي دوی پس ډیر کم ایمان نه راوړي دوی چې ما نافیش اول اعتبار سره چې شي کنه چې ایمان راوړي دوی ایمان لګ ډیر لګ نو لګ ایمان خو معتبر نه دی یا فقلیلا پس ډیر لګ ما یومنون نو اصل کې نه ده سشنه ده چې ایمان لا یومنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا دلته قلت محمول کړي ده پس منه په عدم منه پس ډیر کم دوی دا پنځم خطاب مخکې سلورم خطاب کې انکار من انبیاء سابقین دا اوس پنځم خطاب دی د دې عنوان سره انکار من هاذ النبی او دواړو کې علت مشترک ده دوی د انبیاء علیهم السلام نه انکار کړي دي دا لاسکه د دې نبی نام دوی انکار کوي چې کوم موجوده يهودو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې کله چې پیغمبر راغله دوی سکړه دي انکار کړي دي ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم او زکه په عتب سره ذکر کړ چې د دوړو علت مشترک او هر کله چې راغې دوی ته کتاب یو کتاب راغې ډیر از مشان کتاب راغې تنکیر د پر تفخیم د چاره طرف نه راغې من عند الله دا الله پاک د طرف نه راغې نو سنوی نوی مزامینو پکنا مصدق لما ما هم تصدیق انکه او داغه کتابونو چې د دوی سره د تورات چې کوم مزامینو د انجیل د کوم مزامینو بس دا غوي سره موافق او دا غوي تصدیق کوخه هغه کې چې کومه خبره وینو هغه خبره دلته وي کوم اصول دلته بیان شي هغه اصول دلته بیان کوم صفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الته بیان شي هغه صفات دلته بیان مصدق لما معهم نو د لما جزاء محذوب ده نو چراغ دوی تنو کذبوه دوی سو کا تکذیب فکذبو پس دوی تکذیب دو داغه کتاب نه سو کو انکار پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راغه قران یې راوړ مدینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چراغ رین دوی تکذیب کړی دی الان کې الله فرمایي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دا اول دلیل د صداقت د قران کریم چې ګوره قران کریم نو راغله نو په دې مدینه کې دا يهود دوی په شون ګویا نه کوله ځکه په تورات کې ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د قران چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نو راغله قران نو راغله نو هغه نه مخکې دوی دراتلو نه مخکې دوی پیشن ګویانه به کولې تپوسونه به کولخه وکانو من قبل من قبل یعنی قبل نزول القرآن یا قبل د بیاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر د باب استفعال یو خصوصیت سره موافقت د مجرد سره لکه استقر په معنا د سر راضی قر سر راضی او فتح معنا خو مخه تاسو کړي فتح په معنا د خودو سره خبر ور کولو سره لکه ویل کی فتح علیه دا کله وی اذا علمه ووفقه صاحب کشف دا تفسیر کړی دی نو یستفتحون علی الذین کفروا ودوی مخه د نزول د قران نام مخه د بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام سبا کول یستفتحون علی الذین کفروا خبر به ورکو کافرانو ته یستفتحون خبر ورکو علی الذین کفروا خبر چاته ورکو کافرانو ته خبر ورکو دراتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سی اخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتلون کې دا د صفات والا دی کتاب به پرازي بل معنا یستفتحون للذین کفروا استفعال معنی شي و دوی مخه د نزول د قران نه یا د بیسد رسول الله سلام نه یستفتحون علی الذین کفروا خبر به طلب کو علی الذین کفروا د کافرانو نه دا علا په معنا د عن سره عن الذين كفروا خبر به طلب کو دا کسان نه چې کافرانو یعنی دا امیانو چې اخري رسول راغله دی او کنه د دې صفاتونو والا اخري رسول برز یا غراغل او کنه راغل زکه دوی تپته و چې هغه با بیاست بداغه کومځيږي کیږي هجرت بکې بیا مدینه ته درم معنا دام دا و دوی مخکې د نزول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د نزول د قران مخکې د بیاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د نزول د قران کریم نه یستفتحون علی الذین کفروا مدد بغوختو دوی د الله نه فتح په معنا د غلبې سره مراد په معنا د نصرت او غلبې سره نو مدد بغوخته دوی د الله نام په مقابله د علی الذین کفروا په مقابله د کافرانو کې مدد بغوخت دوی د الله نه په مقابله د کافرانو کې نو پس به غوخت نو د دې ذکر خو دلته نشتی ګا یستفتحون علی الذین کفر او من د ذات پر راضی ما استعمال په ذیل قول او غیر ذیل قول دواړو کې کی استعمال د دې کله د عموم د پاره کله د خصوص د پاره نو پس هر کله چې راغې دویتا ما عرفو راغې دویتا قران کریم راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه په هغه صفاتونو عرفو چې دوی پیژاند مخینه دوی پیژاند نو کفرو به دوی انکار وکړ د رسول د رسالت نه د قران د حقانیت نه ځکه د دوی د خېټه مسله ده نو فلعنت الله علی الکافرین څوک چې د د رسول د رسالت نه انکار کوي د قران کریم د حقانیت نه انکار کوي خدا خو کافر دی نو فلانت الله للکافرین د اصل کی اشاره د علت دو انکار ولې کړی دی ځکه فلانت الله للکافرین پس لعنت د الله دې په کافرانو باندې دا خو کافر دی چونکه دا ملعونین انکار او کړه الله د کتاب اوس دلته یستفتحون علی الذین کفروا نو یستفتحون یو معنا موږ دا وکړه کنه درې ما یسالون الفتح مدد به غوښت فتح به غوښتلا نصرت به غوښت د الله نه مدد به غوښت په مقابله د کافرانو کې پس په مجیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پراتلو د پیغمبر چې الله پاک اخیری پیغمبر راولې چې موږ په دې کافرانو باندې څوک غلبه حاصل کړو مدد به غوښته د الله پاک نه په مقابله د کافرانو کې پراتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجید د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راولې یستفتحون بمجیء النبی صلی الله علیه وسلم اور اتلو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نو دا خبره شینو ټیک ده لیکن اهل بدع د دین څه کوي وسیله به زوات ثابت دی نو دې کې وسیله د زوات خو نه ده په دې سره خو وسیله به زوات نه ثابتي دالا سکه ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله پرې د بلکې هر ذات نه دوسکه دوی بیا هغه بنیاد ګرځولې د پر د هر ذات د وسیلی حالانکه قران کریم خو یستفتحون علی الذین کفروا دوی سکول مدد غوښته د الله نه مغو غوښته پراتلو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم معنا خدا دا نو دوز دعاګانې شروع کړي اللهم نسأل اللهم نسألک بحق نبیک به حق نبی اب بجاه نبی به توفیل نبی به فلان حالانکه زمون فقهاو ټولو دا لیکلي دي یکرو ها زد دعا بحق نبی بجاه نبی ټولو لیکلي ځکه چې په الله باندې خدای چا حق نشته لکه سدی وغیرہ روح المانی دا ذکر کړی دی چې حدیث کې راځي نور خدغه معنی شي چې مدد غوښته دوی د الله پاک نه پراتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتل دا سره دا خو د الله پاک مدد دی د مؤمنانو سره په مقابله د چا کې د کافرانو لیکن د مجیل نبی صلی الله علیه وسلم بازو دا تفسیر کړی دی بازو تفسیر کړی دی بن نبی یستفتحون بن نبی ناغه نه خود ذات وسیله خو نه ثابتېږي چې مدد غوښته د الله پاک نه په مجید ته نبی یعنی به دعایه به دعایه اخو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا هغه خو خبره نشته لیکن دا خبره چې کوي چې بعض ویل لیکنه چې روایت کې راځي لکه روح المانی ذکر کړي دي چې اللهم نسلک بحق نبی نو هغه راوي سره سودی دي هغه منی سمره د جرح تعدیل سمره کتابونه چې دي ټول وسکړي چې دا سودی دا سره ضعیف دي دا کذاب دی دا فلان کې دی دا فلان کې دی اگر روایت صحیح یا اگر روایت چې هغه مرفوع صحیح وي هغه په دې باب کې نشته به سمشترو به انفسهم ايكفروا بما انزل الله بغيا او ابو حاتم مستقل په دې منترات کړي دي سند یو راغسته دی سند هم کمزورې متن هم کمزورې ښه او دا سره دا خو متروک الحدیث او بازو دام ذکر کړی چې ګورا یستفتحونا علی الذین مندا چې يهودو دا ویل دي کنه چې اللهم انصرنا بحق محمد بحق محمد الان کې څومره فقهاو دا سه دعاګانو منې سکړل رد کړي لیکن دا خو يهود ویل يهودو دعاګانې داغو اسکار زموږ د پاره خو دلیل نه دی او شرعي من قبلنا چې دي هغه هغه حد پورې چې د قران سره موافق وي او دا دو چې کومه خبره ذکر کړي دا خو سر نه پتاورات کشته نه او نه د دا دعا چې دا قبول شوی ده به سمشترو به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل من فضله على من يشاء من عباده دلته زورونه مور کوي نو یره مور کوي ښه به سمشتر او د دې دوړو خطابونو تتمه اوس په دوه آیاتونو کې ذکر کی په زجر سره په تخویب سره دا ورستنی دواړه آیاتونه تتمه د دواړو خطابینو ده دا بیسه د افعال زم نه ده دا بیس وغیرہ دا د افعال زم او د مدح نه هغه سره تعلق سات بئس ما د بئس ما په معنا ده ما یا موصوله ده یا موصوفه ده نو چې ما نکره موصوفه شي نو ما په معنا د شیء سره بشي او تمیز یې سره دا حذف ده نو بئس الشیء شیئا قانون دا دی چې د معنا کې رمو صوفینا ما بعد دا غیر پرسوي صفت هغه موصوف سره د صفت نه فاعل د چا د پاره د بئس د پاره دلته دغه د کنه بئس د افعال زم نو بئس شیء شیئا ادا اشترو به انفسهم دا صفت دغه موصوف شو چې فاعل ګرځي چا د پر د بیسا د پر او د ان یکفرو بما انزل الله دا مخصوص به زم د پر د بیسا او اشتراو په معنا د غستوم دا په معنا د خرڅولو دا ازدادو نه د اشترا دا په معنا د غستلوم سره راځي په معنا د خرڅولو سره راځي نو که اشترا په خپل معنی سره شینو اشترا فی زعمهم غره د اشترا په معنی د بای سره شي خرڅول سره شي نو ناکار دی هغه شی به سم ناکار دی هغه شی ناکاره خبره ده ناکاره شی دی هغه پکې بیا موصوله جوړي ناکاره شی دی ناکاره خبره ده اشتروا به انفسهم چې خرج کړو دوی په هغه سره انفسهم خپل ځانونه هغه څه شه دې ان یکفرو بما انزل الله چې کفر کوي دا هغه نا انزل الله او چې الله پاک را لګل دي ناکار خبره ده ډیر ناکار ده ډیر ناکار شی ده هغه بد شي څه شي دي ان یکفروا بما انزل الله ا مخصوص بزم دا ده دا مخصوص بزم د بیسه د پاره چې کفر کوي دوی انکار کوي دوی د هغه کتاب نه د هغه وحی نه انزل الله چې الله پاک را لېګلې دا ور ما سره الله ذکر کړ ما د ذیل قول او د غیر ذیل قول داړو د پر راځي نو ما نه مراد قرانم دین نو ما نه مراد پیغمبرم چې کفر کوي دوی دا غنا انزل الله او ما اصل مراد سره واحده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منتر اغله ده چې قران چې کفر کوي دوی دا غسنا چې الله پاک را لګلې دا کفر دوی ولی کوي انکار دوی ولی کوي دا بغیان علت ته مفعول له دی نه یکفرو ده پاره بغیان د وجد زدنا د زد د وجنه دوی سکه انکار کوي د ما انزل الله او دا زد ولی جوړ شوی دی دا زکه ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده پدې باندې چې نازل وی الله پاک د فضل خپلنا على من فغشا من يشاء وچرضا شي من عباده د بندگانو خپلنا ورته مبهم ذکر کړي مراد تر څوک دی بعد کې بند څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم انفسهم نفسنا خپل دا اشتراک چې شي بیا په فیضا مهم دی لیکن غره دا د اشتراک په معنی د پای سره منغو چې خرج کړي دی دوی په هغه سره خپل نفسونه ناکار شې دی چې خرج کړي دی دوی په هغه باندې خپل نفسونه هغه څه دې ان یکفرو بما انزل الله هغه دا دې چې کفر کوي دوی بما انزل الله دا هغه سن چې الله پاک را لګلې دا انکار دوه ولې کوي د وجه د زد نه کوي دا زد ول رغل ايو نزل الله من فضله پدې باندې چې نازلوي الله پاک د خپل فضل نه لا مې یشا هغه شمن چې رضا شي مینه باندې د بندگانو خپل چې دا وه د بنو اسماعیل یو نه د بنو اسحاق نه بنو اسماعیل یو ته ولې منتقل شو دا ملوکیت د موږ نواله واغسته شو دا رسالت د موږ نواله واغسته شو که رسول الله تعالی په موږ کې برات د بنی اسرائیلو کې برات دا رسول په بنو اسماعیلیو کې ول راغی بس دوی انکار وکړ دا خپل ځان خرج ک په مقابله د سکه خپل ځان خرج ک په دې ناکاره شي ځان ناکاره سي شي ځان یک پر به منزل فباو بغضبنا لا غضبن پس اخته شدوی په غضب سره د غضبنا علا په معنا د ما سره مراد او دلته به سم ما کې دا ما په معنا د لزم نه دا یو معنا زده کړ فباو بغضبن علی غضبن علا په معنا د ما یا علا په معنا د با پس اخته شو دوی په غضب علا غضبن چې د علا خپل معنا شي د پاسه د غضب یو غضب کې اخته نو بل غضب کې اخته شو یا علا په معنا د ما پس اخته شو دوی په غضب سره د غضب نه یو غضب سو انکار د عیسی علیه صلوات و سلام نه کړو هغه نږدې زمانہ دویم غضب سو انکار د دې رسول نه او د قران کریم نه نو په دې آیات کې دا مخ کې آیات او دایات دا موږ مخکنی دوړو خطابین لسدی تتمه ده مخی زجر ورکو تخفیف یو اوس دلته زجر ورکي په طریقه د مناظره سره ځکه چې دوی دا وایي چې بس من صرف تورات مانو من بل کتاب نه مانو نو وس ول زور نور کې په طریقې د مناظره راځي تاسو دغه تورات کله مان لره کتا سوې چې من تورات مانون نور کتابونه نه مانو نو راځي ګور چې تاسو تورات منل لیکن نه منل و اذا قيل لهم امنوا کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی بما انزل الله فاغه سمنه چې الله پاک را لېګری دي دا الله په وحي ایمان راوړی چې الله سره لېګری دي کنه پاګه ایمان راوړی ما سره ذکر کړ کاغه تورات ته انجیل دی قران دی ګور ټول آسماني کتابونو من ته ایمان راوړی یا بما انزل الله نه مراد قران مجید ایمان دا الله په کتاب راوړی قالو زکه دوی مکلفو په ایمان راوړلو په دې کتاب نو چې دوی ته به ویل شي ایمان راوړې به ما انزل الله پاک کتاب چې الله را لېګل دی الله واحد نو قالو نؤمن بما انزل علينا نو دوی ایمان راوړو موږ پاک کتاب انزل علينا چې په موږ را لېګل شوی دی بس موږ ته کوم کتاب راغلی بس زمنګ ایمان پاک کتاب دی نور کتابونه موږ نه من دا وای کورونا اصل کې تفسیر دی د نو منو بما انزل علی بس موږ دغه کتاب باندې چې کوم کتاب په موږ راغلی دی بس هغه منته موږ یقین نه پاګه زمنګ ایمان ويكفرون بما وراءه او انکار کوي دوی ويكفرون یا واو حالیه کوي حال دا دی چې دوی انکار کوي بما وراءه یا دا جمله مستانفه شوه بما انزل علينا دوه وګت زکه دوی ته ویل شو ایمان بما انزل الله راوړای دوی بس هغه کتاب موږ منل چې موږ تراغله ولدا نور کتابونه غني الله نه دی علی ګل نو یکفرون بما وراه انکار کوي دوی داغه کتابونو نا وراءه ورا په معنا د سوا انکار کوي دوی دا هغه کتاب نه یا دا هغه کتابون نه وراه چې سوا د دغه د دوی د کتاب نه لري چاغه تورات سوا د تورات د نورو کتابونو دوی سکه انکار کوي وهو الحق مصدقا لما معهم حالانکه د دې کتاب انکار سوجه خو نه جوړي چې دوی د دې کتاب نه سکه انکار کوي تورات هم حق دی لیکن دا قران او هو الحق دا هو حق کتاب دی یقیني کتاب دا الله کتاب دی حق کتاب دیم دا مصدقا لما ما هم تصدیق کون کړي دا هغه کتاب چې د دوی سره دی موافق دی دا غي سره خا نو د دین د انکار سو وجه نه جوړي ګوره کتا سو په دې بنیاد منته تورات منته من لړای تاسو وای تاسو پتاوي چې دا حق کتاب دی نو حق قرآن هم دی بیا کتا سوای چې زمون ایمان په تورات ذکر دی چې د مزامین د کی چې کوم مسله ده د دې وجنه نو د دې کتاب مزامین خدای نه سجدا نه دي بلکې مصدقا لما ما نو کتا سو دلیل د حقانیت ګرځوي نو حق خدا کتابم دې کنه راشه په دې کتاب باندې مې ایمان راوړل دویم قل فلما تقتلون انبیاء الله دا وز دوی منی دلیل نسی په طریقې در نقص سره چې ګورب تورات کې خدا ذکر چې د انبیاء علیهم الصلاه والسلام ته به ایمان وروړی دا غو به احترام کوي بیا تاسو انبیاء علیهم السلام ګور راغلي دي په دغه تورات سره راغلي شریعت خدغه نو چې تاسو تورات منئ نو قل تورته وای فلم تقتلون انبیاء الله پس ولې وجل تاسو انبیاء د الله پاک د الله نبیان من قبل فخوا فخوا تاسو تاسو مشرانو انبیاء علیہ السلام بیا ولی وجل ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې ایمان راوړون کې په تورات که تاسو وې زمون ایمان په تورات دی نو تورات کې او چې سدین هغه من خو تاسو عمل نه کړی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتلم کړی حالانکه تاسو د حکم داو چې انبیاء علیہ السلام منته به ایمان راوړای دا غو به قدر کوي یو کلام چې ذکر شي آخر کې داغه خلاصه بیا ذکر کیږي نو په دې خطاب کې اصل کې د دوی دو دو خباستونو تذکرہ بیا کی هغه دوه خباستونه غټ دوه خباستونه چې هغه بنیاد د تمام خباستونو د پاره نو هغه دلته بیا ذکر کړي یو دوله دلته زورون ور کوي په شرک اولو سره دیم دوله زورون ور کوي په انکار د کتاب دو شرک کړو د سخی عبادت کړو ولقد جاءكم موسى بالبينات خامخ یقین راغله او تاسو موسی په ښکارا دلایل معجزات راوړو لیکن ثم تقسم العجل من بعدي بیا ونو تاسو سخلره معبود رسول تلو د موسی علی السلام وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظلم کوونکی وای نو ګور دې خطاب کې اعاده دا غوې دا غټ خباست دی یو کړه دا ورته یاد ک بیا ښه چې تاسو یې موږ په تورات باندې ایمان راوړل دي چې په تورات ایمان راوړل بیا تاسو شرک ولې کړی دی چې دوی موږ تورات منفي ایمان راوړل صرف تورات بنو نور کتابونه نه منو نو وایذ اخذنا میثاقکم کله چې واغست منګا کله کا وادر تاسو نه ورفعنا فوقکم الطور پور تکم منګا لپاسر تاسو نه غرد تور نو موږ درته وی کنه خذو ما اتیناکم عمل کوي په کتاب چې موږ تاسو له درکړې ده به قوت په کوشش سره په طاقت سره سمنه په دغه کتاب منته عمل کوي واخلې ونی وای دا کتاب په عمل کولو په درس درې سره په بیان اولو او واسمعوا واورې دې کتاب در سمنه قبول کړل ته سم په معنا د قبولیت سره سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده د سمع په معنا د سمع من قبول دلته وصف او سمنه قبول کړي احکام د دې کتاب عمل په وکای بیان کوي واز نصيحتونه کوي او واسمعوا قبول کوي د دې کتاب عقیده قبول کوي د احکام د مزامین هغه قبول کوي نو قالو سمعنا وحسینا ورالته اقرار ذکر نو دلته ذکر دی نو دوی سوې سمینا واورې د منګا دا حد دا کتاب سمینا واورې د منګا وعسینا نمنو منګا نو بیا بیا الله پاک غرنر غړو غر هو پورته کړو سمینا واورې د منګا واسینا پزړه کې دا وی چې نه منو من نو الله خو په خبرو کړ نو الله پاک یو شریعت را لګلې چې هغه فیصله په ظاهر باندې کوي یاد هغه وخت خو دوی سمعنا وې کنه چې واورې دمن دا عطف دې په مخ کې علت باندې ادا واو په معنا د اسره ده دوی دا نقض د میثاق ولې وکړ نو الله وی زکا و اشربو اذ اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم زکا چې سکول شو پزرون دوی کې العجله محبت دسخي دا ولې به کفر هم په سوده کفر دوی دسقي دا محبت د دوی په زړونو کې هغه غلې شوخه نو زکه دوی میثاق مات کړي نقض عهد کړي نو واشربوا فی قلوبهم العجل اجل خود خوراک د قبیله نه دی عدل ته اشربوا سکولې شو پزرون دوی کی العجل اس قسمن محبت دستی محبت د سقید دوی په دې ځړه کې بس هغه غلې شو سکولې شو د اصل کې کنایه د دینه ده چې کله یو سړی سره نشه کړی نو بیا خدا غا عقل کار نه کوي نو د قرنګي دوی دا محبت د سخی د دوی په زړونو کې هغه غلې شی اوس کولې شی عقل د دوی بیا سو بیاغه کاروم نه کوخه په حسن قومن ته نه پویدل په دین په دې چې موږ د الله سره عهد کړی دی لوس کړی دی د انبیاء علیهم السلام سره لوس کړی دی د محبت د دیسقی د دوی په دې زړونو کې په تمام جسم وینه کې بالکل هغه غلې شي نو زکه دوی نقض یا حد کړي دي قل به سما یا مرکم بی ایمانکم ان کنتم مؤمنین دا اصل کې متعلق دی د مخ یا غیات سره دغه ټوکړې سره قالو نؤمنو بما انزل علینا من صرف تورات منو صرف تورات منو نو قل تور تو بے سما یامرکم بی ایمانکم ډیر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته پاغه سره ایمان تاسو چې تاسو وای چې موږ په تورات ایمان راوړې او کارونه ټول د تورات نه خلاف کوي داوا خو د ایمان د تورات لره لیکن عجیب ایمان دی دا ایمان تاسو ته سوی ایمان تاسو ته دا وی شرک وای ایمان تاسو ته دا وی چې سکوي قتل د انبیاء علیهم السلام کوي ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنان یې کتاسو وای چې زموږ په تورات ایمان نه په تورات ایمان وینو تاسو پر رسول ایمان تاسو په تورات ایمان وینو تاسو په قران ایمان تاسو په قتلونه نو کړی تاسو به شرکونه نه کول تاسو به ظلمونه نه کول واجب ایمان دې تاسو به سما یا مرکم ایمان قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس ګور د دې خطابات او تتمه په صدا په په اعلان د مباهله سره په دې خطاباتو کې خود دوی دنیا قبایح بیان د دوی پلیتیانی بیان شو او دوی تار قسم دعوت ور کړی لیکن بیا هم دوی دا وایي چې بس مونږ خو جنتیان د جنت دا ویدارانو د پیرای دا ویدارانو د نیکای دا ویدارانو حالانکه تمام قبایح در کې موجود دي تمام نقصانات در کې موجود دي عقیدتا او عملا دوار لیکن بیا هم تاسو دعوی د سل رای د نیکای لرای د جنت لرای او راځي تاسو اسی پدې نه کی راځي مباهله کو مباهله رسو سورۃ المائده کی تفصیل ذکر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د نجران نصارا راغلی وکړه نصرانیان راغلی دا غوې سره مباهله اعلان کړی دا هغه دا مباهله نه تخته کړی مباهله مقصد سي مباهله وره په فروعيات کې نه نه په مسائل علميو کې مباهله په عقيده کې لیکن الا چې دعوت تی ور کړی دلیل سره د مسله بیان کړي خو وضاحت دی کړی بیا هم هغه ټس نه مسکیږي نه وینا نه زه په حق یم په دلیل عمل نکي دلایل ورته بیان کې خبر ورته بالکل مبرهنه کې واضحه کې نو به راځه نو مباهله عاجزی د الله ته د مرد کاذب چې الله څوک دروغجنی الله نو جته هلاک چې کوم دروغجن وي الله ته تباک نو اصل کې عاجزی د الله ته د مرد کاذب دانه کزل یاد دی نه چې کوم الله دروغجن دی الله ته تباک قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله انتو ورته کوي تاسو د پاره کو د اخرت الدار الاخره الدار الاخره د مراد جنت ده دار الاخره ذکر ده سلا يبغون عنها حولا داغه نبی اوریدل موریدل نشته ښه که تاسو د پاره جنت وی کور د آخرت وی عند الله فنزد الله یا عند الله د الله سره یا عند الله خالصتا یواز من دون الناس سوا د خلقنا نور سو په جنت ته نه بس صرف جنتیان تاسو یې ناراضه فتمنوا الموت پس طلب وکي د مرګ تمنا ندل ته مرسته ده طلب د مرګ ده لیکن طلب د مرګ خو ناجایز ده نه داسې وخت بیا به طلب کوي فتمنا والموت او تمنا خو درړی پسړه کې بس کو تمنا کو پس مرګ غواړی تاسو طلب د مرګ کوي په درغجن طلب د مرګ کوي درغجن د پاره چې الله څوک درغجن جو تبای کې ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے دایات بعضی مفسرین په بل طریقه هم لا ګول لیکن غره دا تفسیر ده کلهم همیشه په هر مقام دا ولې زکه بما قدمت ایدیم بما قدمت ایدیهم دو وجه بیانی یو وجه دا ده په سبب د دې یا ما موصوله کړه په سبب د هغه اعمالو د هغه کارونو قدمت ایدیم چې دی ګری دی ایدیهم نفسونو د دوی آیت خو ویل کېږي لاسونو ته ځکه اعمال پس کېږي په لاسونو کېږي نو آیت د مراد سره نفسونه ذکر د جز مراد نه کول دوی تخپته ده چې موږ څه کړلی دوی تخپل د اعمالو پته ده چې دوی مخکې څه اعمال لګلی دي نو دا خو د سماوي دین قائل خلق دی قیامت منی دغه نه انکار خو نه کوي ها بعضی پکې دا سي چې هغه انکار کوي لیکن د خپل اعمالو پته د ورته دغه د عمل د وجنا دوی مرګ چرته نه غواړي والله علیم بالظالمین الله خپو دې په ظالمانو من دې دا حال چې الله بیان نه چې الله وی ولای تمنا وبره ګور دوی خدا سي اعمال کړی دوی په هغه یره کې دي مر نه غواړي الله خپو دې ډېر خپو دې په ظلم کوونکو باندې د دوی مقصد من ته الله پوا دوی مو جبانی ولا تجدن محرس الناس على حیاتن دوی زکه مرګ نه غواړي ولا تجدنهم دته وجدان علمی وي زکه اسی تجدن خو یو مفعول غواړي دلته په معنا د وجدان علمی سره دی نو ځکه دلته دوه مفعول ذکر کړی خامخه ته پیژنې دوی لرا ته دوی پیژنې خامخه بیا ومې دوی لرا سمانه ته په دوی منې پوهه ولا تجدنهم خامخه نو وجدان علمي دی کنه خامخه بیا ومې ته دوی لرا احرس الناس احرس من الناس زیات حارسان د خلقنا علا حیات پجوند علا حیات پجوند منی ژوند د دنیا منی حیات اره وسړې ژوند غواړي ژوند طویل حیات نه حیات طویله ملاد خامخ بیا و می تدوی درا زیات حارسان د خلقنا لا حیاتن و یو اوګو ژوند منه ګور هر یو سړی حریص دی په خپل ژوند چې الله پاک زما عمر سیوا لیکن دا ډیر زیات حریصان ډیر زیات حریصان چې دوی بس دنیا وې دنیا وې دنیا وې بل سنه دې دنیا من دوی داسې پنځ کلکی کړي مؤمن سړی خو مقصد آخرت دی ښا د مؤمن سړی مقصد خو هغه مستنه ژوند اگر چې دا ژوند ار یو غواړي لیکن دانا سرنګي چې يهود غواړي دال کتاب غواړي چې دوی بس ژوند دی همیشه ژوند نور بی دین خلق یا الناس تعمیم سره واخل او دو زیات حارسان د مشرکان نوم دی ومن الذين اشركوا دا کسان نه چې شرک کړي دي ځکه مشرک سره کو سرنا بیا ژوند منیوم نه کړي او غو صرف دغه ژوند چې دغه د دنیا ژوند دی بیا بیا ژوند نشته ذکر سماوی دین قائل نه دوی خو سماوی دین قائل د قیامت قائل لیکن دوباره جون قائل و دو دغه مشرکان نو زیات حارسان دی په ژوند د دنیا باندې دوی خو شرط هم مباهله د مرګ نشي کوله یود احدهم لو یعمر الف سنه یود احدهم کل احدهم غواړي هر یو د دوینا هر یو د دوینا لو يعمر الف سنه هغه څه چې عمر ورکړې شي ورته الف سنه تن زر کالا هر یو غواړي چې زر کله عمر دی ولا ور کړی شي کنایه د سند کثرت نه ده او دغه اصطلاح داغه د پخوانه دار روان نه چې الله پاک دې دل زر کله عمر راک الله دې زر کالو خاون کا وس غسل کله مخسل کله سل کله وي کنه قرسي شته یا نشته غواړي سل چې سل شي چې نورم زیات اوس خو ما تا ته خدا سلم کم شي کنه نږدې شي نو سل خو هغه چا د پاره چې اوس د شروع کې سل نو خو چې صحیح صحیح اوله بیا ورته سل څه شي ښکاري دا سه کنایه د سشن د کثرت نه ده دا هو ضمیر د عمر تراجه وما هو بمزحزحه بلکې غره دادا نه بلکې هو ضمیر دغه سړی تراجه یود احدهم دا یو د خو مفرد دی کنه هو ضمیر هغه سړی تراجه شو چې کوم زر کاله عمر غواړي نو وما هو بمزهزه ندی دی سړی لرا بمزهزه بمزهزه من العذاب بچ کېدل د عذاب نه ان يعمر عمر ور کېدل دا سړی لکه زر کال عمر ورکړي چې څومره عمر ورکړي چې زر نوم زیات ورکړي شي کدی ډیر عمرونه غواړي غواړي چې را بس نه نه اخر مر خو در منه دې کنه و ما هو بمزهزي اونه دغه سمرا مر بدل دغه به مزحزه د زمير نه دی اي عمر د عمر ورکېدل والله بصير بما يعملون الله پاک لدن کې دی بما يعملون اغه اغه لرا يعملون چې دوی کوي الله پاک چې دا انسانان سره عمل کوي الله هر انسان لوینه دا اعمال لوینه سمانا باندې خبردار دی قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ارسل شیخ را وړه دې زمون کور ته سکولې خواږه پکې نه سر ګډوډ شو دې جنو دوی ما حصہ ده دې سورۃ سورش په دې حصہ کې دا ایسه تقریبا اغلی سل بر را پوره ده لیس البر تقریبا یوصل شپږ او یا یوصل شپږ او یا او یا ایم پورې 176 پورې دا حصہ په دې حصہ کې اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بدف شبهات زکه دو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کړي چې انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه وکړ نو سوجه خدان د پاره جوړې کړې دي کنه نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې څوک ول اعتراضونه کول ښه نو نه شبهات داغه جوابونه نو اثبات د صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دغه د شبهات او چکم شبهات د يهودو طرفنا پر رسالت در رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وارد دل یو شوبه د دوی دا وا چې جبريل زمنګ دشمن دی او ستا خو ته جبريل راځي نو موږ زکه تا نه مانو جوابونه بیا کوو دیمه شوبه د دوی داوا چې ګوره تر سليمان عليه السلام صفائی بیانای او سليمان سره دا خو ساحر دی او سحر خدا خو ډېر غټ ګناه دی او خو هر څه په سحر منتیو او ته دغه صفائی بیانې منځکه ساری رسالت نه من رسول دی او ساحر صفای نشي بیان نه په اشکالاتو کې بیا هم ستزاد ګور سحر یو جایز کار دی دو ملائک الله پاک دا غسحر د ذکر د پر را لګلی هاروت ماروت اتوي سه ارسله باطل منځکه سار رسالت نمن سلورم اعتراض دا و چې ګوره ته موږ د صحیح الفاظو نه منک تاسو به ویل چې موږ شروع کونو بس ولا تقول راعي نو موږ زکه تا نه منو پینځم اعتراض دا و امانن سخت سره چې کله یو حکم بیان نو کله بل حکم بیان نو کله دا واجب دی نو کله مستحب اګورت ستاب په دین پر اتلو سره زمون حکمونه سمره بدل شو نو مانن سخ سره دغه جواب شپږم اعتراض داو چې ته وای دا الله ولد نشته ول غزير عليه الصلاه والسلام ابن الله نو غزير د الله حزب وکړ د الله ابن او ته وای چې د الله پاک ابن نشتی نو من زکاتا نه منو و مې اعتراض داو رښتینی رسول نو ستا پر رسالت دی الله پاک مون سره خبرې وکړي چې او دا رښتینی رسول بیا د دې ومه اعتراض نه اخلاقه مې اعتراض پورې سيقول صفاء پورې درې خبرې ذکر کړي کعبۃ الله مرکز د توحید نه تاسو پکې شرک ولې کوي دا مسله دا متفقه مسله دا توحید مسله دا الله د وحدانیت مسله تمام انبیاء علیهم السلام مسله دا نو تاسو ول انکار کوئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو زیره دی دعا دا د ابراهیم علی السلام نو تاسو ته نور انکار کوئ بیا سيقول سفها سرا اتم اعتراض کله بیت المقدس ته مخ کین او کله کعبۃ الله ته مخ کین کله یو طرف ته مخ کین کله بل طرف ته کته رسول وې دا کار بنه کو موږ ستاره رسالت ذکرم په خپل موږ ته تواب د بوتانو نه منکې کا او په خپل صاحبین صفا و مروه کوي نو منځکه ستا رسالت نه من دا نه اعتراضونه دلته قل من کان عدو لجبريل عبد الله ابن سلام نبی صلی الله علیه وسلم خوا تر اغله درې ته بوسره غړي چې دا صرف پیغمبر ته پته کې دی شي د دې جوابونه پیغمبر کول شي بل څوک نشي کول یو تبو سدا کړی دی چې اول علامت د قیامت سره بالکل نږدې درم جنت جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو اول به ورته کوم خوراکي خدای کیږي سبا خوري دریم بچی چې پیدا شي کله مور ته ځینو کله پلار ته زیدا والے پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس جبرئیل ما ترا غلې او دا خبرې ما تکړی وی هغه جبريل کوم چې دشمن د يهودو دی يهوديانو خپل دشمن کړه نبی صلی الله علیه وسلم داغه طبيع جوابونه کړی دي چې هغه اور دی چې هغه اور بچ کله راشي نو خلق بد زنګلاتو نه آبادې طرف درایش او خوراک د جنتیانو چکم دی او خدام زیادت کبد حوت مخه او بچې مور ته ځي یا پلار ته ځي غلبه د نطفه د پلار را لنو پلار ته لاړ یا د مور را لنو مور ته لاړ مدینه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چراغله دیو ته چخکارا شیندا ته پوښتنه کړې یهود پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطر اتلل کنه و یو ورته دا موای چې عبد الله ابن سلام ایمان راوړی ایمان راوړی زکه دا ډیر بد خلک دی نو یو دم سړی پسې بیا کنځلې کوي بدره دي کوي نو چې کله هغه رااله د دنه په کمره کې پټ شو وی تاسو کې عبد الله ابن سلام څنګه سره دی ناوی سیدنا و ابن سیدنا خیرنا و ابن اخرنا نو کاغه اسلام راوړی نو بیا ودا چرته نشي عبد الله ابن سلام چې کله راووت دو ته پته ولګېدل نه بیا وی کنه شر نه و ابن شر نه دې مونږ کې بد سړی دی او بد سړی دی به ورته بدره ده شروع دغه رنګ حضرت عمر رضی الله عنه د دوی مدرسې ته د مدینه کې دعوت ورکړي نو جبريل عليه الصلاه والسلام تذکرہ را حضرت عمر ورته تاسو جبريل او میکائیل پیژنې یو کنه دا یو د الله په خې طرف بل الله په ګس طرف حضرت عمر خو حضرت عمر کوم لا انتم اجهل من الحمير نو الله پاک دلته جوابونه کوي صدر پینځو جوابونه کوي ګور اول آیات دی وی جبرئیل علیہ الصلات والسلام قران دا الله په اذن را وړه دی په دویم آیات کې به وی څوک چې د جبرئیل دشمن دی هغه کافر دی درې آیات کې به وایي چې دا جبريل آیات بینات راوړي دي سلورم آیات کې به وایي چې تاسو يهود دا دا ډېر بیلوز خلق دی بې ایمانه خلق دی او پنځم آیات کې به وایي چې دوی ګورا د جبريل له دشمنای نه دومره لاړ چې خپل کتاب د زد د وجنه شاته ورزول هغه منته عمل کوي پریخي قل من کان عدو لجبريل تو ورته وای من کان عدو لجبريل سوق چې وی دشمن د جبريل پس دی جبريل راوړې دې دا قران کوم ځای ته راوړې دې الا قلبک پسړ ستا باندې ګوره د يهودو کاردار د يهودو د وخت نه دار روان چې دوی اصل په سند باندې سکه اعتراض کوي د الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه جبريل نو وجه جوړ کړه د رسول د رسالت د انکار جبريل عليه السلام جبريل نه منونو تا نه منو جبريل زمنګ دشمن دی نه لکه تاسو دشمن جدا خبره ده حقانيت خو جدا خبره ده اوسم اهل تشيع ته وګورای کړه دین مونږ ته په واسطه د صحابه کرام را رسیدل او دوی د صحابه کرامو سره کوي منافقان دوی صحابه کرام دوی درې صحابه پرې نو ټول صحابه منافقان نوز بل کافر ورته وي او بکر عمر ته کنزل کوي تبرع کوي روزه کې چې چا تبرع ونکړو ایمان کمزور وي کنزل منزل تبرع سمنه کنزل معاویه رضی الله نور صحابه کرام چا په ذریعہ چې موږ ته دین راغله نو څه کوي اعتراض په سمنه کوي په سند باندې کوي نو دلته ګور الله وی چې ګور دا سند ډیر مضبوط سند دا سند متصل لوي دا قران کریم راوړې دي جبريل راوړې دي نو قران خو وحی دا د وحی محل څه دې زړه دې نو علا قلبک پزړه ستا من ته راوړې دي د ایمان محل زړه دې د وحی محل څه دې زړه دې زړه نه بیا ورسته په تمام بدن باندې داغه تاثیر وي باذن الله په حکم د الله راوړې ده ځان نه نه دراوړې قران دا وحی جبرئیل راوړې دا ستا په ځړ من دی راوړې دا خدا الله په حکم سره راوړې دا سند متصل کړ بل مصدقا لما بین یدی درې اوصاف اوصاف کامله د قران کریم بیانې موافق دی داغن کتابونو بین یدیه چې د دنه مخکري تصدیق کون کې د هغه کتابونو چې د دنه مخکري دوړم بل صفت ته وګوره او هدن لار خودن کې ده هدایت کامله ده دکې هدایت کامله ده دریم وبشرا للمؤمنین خوشحالي ورکي هر وخت مؤمنانو ته هر وخت بشرا للمؤمنین مؤمن تکلیف کې رااله مصیبت راغې غم راغې د الله پاک کتاب راوچت کالا بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان د زړه پس سره دی په قران کریم سره راځي نو بشرا للمؤمنین ابشرا ورته ځکه وې چې قران کریم سره زړه خوشحال شي اندامونه هغه اثر په چهره منځ راځي دومره عظیم کتاب راوړل دی نو فإن الله عدو للكافرين پس یقینا الله پاک عدو دشمنی کون کې دی دشمن دی د کافرانو عدو للکافر ګوره د جبريل او د میکال سره دشمنی کول دا د الله سره دشمنی ده دا د ملائکه سره دښمنه ده د رسولانو سره دښمنه ده ته جبريل سره دښمنه کوي ته خدای الله دښمنه قران کریم بیا ذکر کوي چې دا الله دشمن څوک دی د ملائکه او دشمن څوک دی د رسولانو دشمن څوک دی قران کریم د دې تفصیل کړی دی هغه من خپل خپل ځکه ان شاء الله تفصیل وکړو لیکن سوال دا راغی چې ګوره ملائکو کې خو جبرئیل او میکال داخل وو دا مستقل جدا ول ذکر کړه دې ته تخصیص بعد تعمیم د پاره د عزت احترام او د اهمیت د جبرئیل او د میکال زکه مغایرت من وجب ما ثم ما تفنا لکی من کل الوجه خو نه کړه ملائک خو ډیر ملائک دي خپل شان د ملائکو دی ښا لیکن مقام په ملائکو دي د جبرئیل او د میکائیل د خپل یو شان دی د عزت او تکریم د پاره د جبرئیل او د میکائیل ذکر دی د یو قوم تذکره چې کیږي باغې کې صدا افراد نمونه بیا غستې کیږي جبريل بازي وي جب جب ویل کېږي عبد تا او ال الله نو جبريل سمنا عبد الله او میکال می ویل کېږي عبید او کل ال الله عبید الله باندې خو په حکم د الله راوړې ده تاسو دشمنی سره خپل پځه دا باذن الله دیم د جبرئیل سره چې څوک دشمنی کوي کنا خو کافر ده دریم دی جبرئیل سلام آیات بینات راوړي او زور نور کوي په انکار د قران کریم ولقد انزلنا اليك آيات بينات خامخ يقينا وما يكفر بها الا الفاسقون او تاسو د دې آیات بینات نه انکار کوئ الله یو ما یکرو بها انکار نکي د دې آیات او بیناتنا الا الفاسقون مگر نافرمان خلق کامل نافرمان دلته فاسق نه مراد کافر دی چې تاسو د الله پاک احکامات نه مانې سکوي نافرمانی کوي او نافرمانی چې څوک د الله پاک د احکامات څخه غته سوي لیکيږي فاسق وی لیکيږي کافر وی لیکيږي او کلمہ هدو وحدا نبذه فريق منهم ګوره دشمن د جبريل هغه سره به لوزوم دی هغه په ایمان هم دی دلته زور نور کوي بنقض الاحد وعدم الايمان جبريل دشمني صدا دا ډیره ګرانه پریوز دغه سړی بیا لوز بیلوزم دې دې بې معنی هم دی او کله ما احد ادن نبذه فريق منهم آیا هر واره دا ما تو فنله محذوف ايكفرون بآيات بينات دوی انکار کوي د آیات بیناتنا او هر وخت احد وحدن چې لوز وکړي دوی لوز او کل ما احد وحدن کله چې دوی لوز کړي دی کړه نو نبذه فريق منهم نو مات کړي هغه لره یو ډله د دوی نه دا د جبريل دشمنان چې کوم دا سب به لوز خلق ده دوی چې کله لوز کړي دي نو دوی هغه لوز مات کړي دي د نقض احد مخکې سوز تذکره وشو الله ما ونه وا دا واغستا ما ونه کله کله واغس دغه نږدې آیاتونو کې تاسو واورئ خو نبذه فريق منهم دا احد چې ماته دا یو ډله ده په دوی الله وینانا بل اکثرهم لا یؤمنون دا یو ډله نه ده بلکې اکثر د دوی نه ډیر د دوی نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي بل اکثرهم لا یوم یا معنا دا چې دا د لوز ماتون کې خو یو ډله ده احد خو یو ډله ماتي لیکن عمومي په دوی کې الله اکثرن په دوی کې بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر د دوی نه بلکې اکثر د دوی نه سری بېمانه دي دا بیلو د خلقوم دین او بای معنا خلقوم ده دا جبرئیل علیہ السلام دشمنان ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ګوره د دشمنه د جبرئیل د وجنا دوی سو کړو خپل کتاب پرېخه اوس دلته زورن ور کوي به ترک العمل د کتابه د غرنګ زورن کوي به انکار رسول او هر کله چراغ دوی تا رسول یو رسول چاره طرف نه راغې من هند الله دا الله پاک دا طرف نه راغې دل تر رسول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ربی صلی الله علیه وسلم را دوی تر رسول راغې دا الله دا طرف نه راغې د بل چا رسول نو دا الله رسول راغې لیکن اتاوه مصدق لما ما هم تصدیق اون کې ده د هغه کتاب چې د دوی سره ده دا کتاب سکی تصدیق دا کتاب موافق راغی تورات چې څه بیانې هغه دی بیانې کړ نو نبذ فرق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم هر کله چې اخیری رسول راغی هغه هم دغه تورات خبره بیانول د الله د وحدانیت مسله بیانول سدی وی چې عارضه اليهود محمد صلی الله علیه وسلم مخامخ شو تورات راوړو نو شو کتل تورات او قران ګړ یو مزامین نو دو سوکړه فنبذ التورات دا الله پاک کتاب او ورځو قران نه غره در چې تورات نه مراد چرته یو ورځو ورا ظهورم رسد دی رسد شاګانو خپلو ورا پډیرواله ما دلات پډیرواله کوي ورا ازورم ډیر رسو د شاګانو خپلو کأنهم لا يعلمون کله چې دوی قران او تورات مخامخ شو کنه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبره واورېدې نو په خپل کتاب منته عمل کول سکړه پرې خود لګ زکه غرزول حسی دی او معنوي حسی خدا چې او شی تر واخلې او دا سی وګرځي امانوي منس ترک عمل دو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنای دو سوګړه عمل په خپل کتاب یوم پر خپل الله وی کانهم لا یعلمون کان من سارو کانهم لا یعلمون دا قاف د تشبیه ده په او ګرځید دوی گویا کې چې دوی لا علمون نه پويږي په کتاب د الله باندې دوی خو تر اوسه مولیان دوی داسې شو چې گویا سر نه دوی په تورات باندې پوم نوخه دا خو امیر دوی داسې ځانو ګرځو لکه عام خلق تر اوسه خو دوی لوی داوی د علم لرلې لیکن د الله د کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنا دو په خپل کتاب منته عمل پرې خې دي څوک چې د جبريل دښمنی کوي کنه هغه سره چې ضد ساتین بیا په خپل کتابو عمل نه کوي وتو ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ګور دلته دا دویم او دریم اعتراضونه یو ځای ذکر کړي دویم اعتراض د دوی دا وکړه چې تر سليمان عليه السلام صفائی بیان سليمان کو ساحر اګوره ته څنګه پیغمبر چې دی او ساحر ته څه صفای بیانې ځکه قرآني کریم کې خدای سليمان السلام تذکرہ او نبی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تذکرہ کوله نو دوی دا یو وجه جوړ کړ چې ګوره دې دی او ساحر صفای بیانې یو ساحر رسول کله کیږي او ته ساحر یو صفای بیانې نو مزکه ستاسو رسالت نه سکو انکار کوم ځکه تا نه من اصل کې ګوره د سليمان عليه صلوات و سلام په وخت کې دوی ساحر ځکه وي دا یو خبره نقل در نقل راغلی و سليمان عليه صلوات و سلام په وخت کې سخل کو سحر کو شیطانانو بکاو انسی جن ټولو سليمان عليه السلام ته چې پته ولګی دا هغه پابندي ولګولا د سحر کتابونه چې سو غیر اغون کړه او هغه صندوق یا پزما کې دنه او منډل چې دا دوی سکی کله چې سليمان عليه السلام وفات شوه هغه کې څه عبارتونه ځان نه لیکلو سليمان عليه صلوات و سلام وزیر اسد بن برخیه او هغه کې هغه عبارتونه بعضو مفسرین ذکر کړي هاذا ما كتب اسد بن برخیه للملك سليمان بن داوود عليه السلام من ذخائر كنوز العلم وغيرها وغيرها دا غلی کل دی د سليمان عليه السلام نه پاره او سليمان عليه السلام او د سحر د پاره دغه دلیل ذکر کړه دغه کتابونه نو خلقو کې دا پر باغندر سليمان السلام په مخالفت کې وشوه يهود واغه خبره کوله او دا قانون دی چې کله دیو حق پرس دی تایید کیا دا غنوم واغس کړه نو بیا وای چې زه موږ ستا مرګړتیا ځکه نه کوم تا ته خسړې ځکه نه چې ته د پلان کې نو ماخ او ته دا غ صفای وای او ته دا غ خوای ابن تیمیه رحمت الله علیه ابن قیم د علم خزانه تیر شوی او هغه پوری مشوره کړی وخه ابن بطوطه چې سر نه داغه د ابن تیمیه رحمت الله علیه سره ملاقات هم نه دي او په کتابونو کې دغه خبرې چا لیکلې دي هغه دا ویل چې دا د مجسمه او د مشبهه ونه او هغه نزول د حدیث کې په جامع مسجد د دمشق ولاړ او یو قدم کتک بیا برش ودا سي الله پاک نزول کوي نو دا پر بغند ډرامه او خلق دا وضاحت شوی ده ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ته سې مجسمه ونای کړه ابن تیمیه نوم واخلې دغه رنګ عبد عبد الوهاب نجدي رحمت الله علیه چا چې د الله د وحدانیت مسلې بیان کړي نو کداغه څه خبرو کې دا وابیان کته حق مسله بیانوي دا پنځپیریان قران بیانوي دا پنځپیریان مولا علی قاری رحمت الله علیه د ابن قیم او د ابن تیمیه مبارک لیکي کړ فاشرد مشکات کان اولیاء من هذه الامه او دا اولیاء الله د دې امت اولیاء الله نو تقرنګ دا يهود دو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وجس یروی د سليمان صفای بیان الله پاک جواب کوي وما کفر سليمان د الله کتاب پرې خدا الله کتاب پرې خدا نو سيو کړو وتبعو ما تتل الشياطين على ملك سليمان روان شو پاغه سپسې چلوستل به شیطانانو على ملک سليمان صلوات و سلام لکه دې زمانہ کې هم دغه مولیانو ګوره علم ته نه بیا پاتې دی بس تعویز ګندو پسې سحرونو جادوګرو پسې لګې دي همزات الله مزات خپل تابع کو نن عام اکثرو کو ذریعہ معاش مولیانو دغه ګرځول دي د الله کتاب پری دي دین پری دي حقانیت پری دي مسله پری دي پس پس روان شي په کوډو منترو دا پکې دا عمل له دا پکې دا دی او دا پکې دا دی وتبو ما تطلو شیاطین تابع شو دوی روان شو دوی تابعداري وکړه دوی پاغه سپسې چې لوستل به شیطانان علام ملک سليمان علا په معنا د من واخله فی ملک سلیمان په بادشاہ د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام او ملک معنا موږ زمانه زمانه د سلیمان علیہ السلام او تطلب معنا د تکذیبون بعض مفسرین کوي روان شو دوی هغه سپسې سپسې تدل شیاطین په دروغو د شیطانانو پسې شیطان انسی جنی دوړه مراد علا ملک سلیمان په بادشاہ د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام کې چې کوم درو په شیطانانو ویل کنه هغه دروغ په سي دوی روان شو دا يهود حقیقت دا دی و ما کفر سليمانو کفر نه دی کړی سليمان عليه السلام وما کفر سليمان کار د کفر نو کړی سليمان عليه السلام ځکه سليمان عليه السلام ته دوسوي ساحر وي او سه خو سه د کفر دی نو معنا دا چې کار د کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولکن شياطين کفروا لیکن شیطانان کفروا کفر کو سليمان عليه السلام کار د کفر نه کړي شیطانانو کار د کفر کړي يعلمون الناس السحر څنګه کفر کړو خود د شیطانانو الناس خلق وتا سحر جادو خلق د کوډه منتر خودل تا خونس پښته يعلمون الناس السحر خلق تب د شیطانانو فاعل پکې دا شیطانان شو خلق تب سیر خود چې سره دا څه کار کوي وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دا د دریم اعتراض جواب چې دوی خدا اعتراض یو دا کو چې ګوره سليمان عليه صلوات و سلام صفای بیان سليمان صفای بیان او ساحر بل اعتراض د دوی چې ګوره دا سحر یو ښه کار دی جایز کار دی حلال کار دی الله پاک د دې سحر د خودلې د پاره دو ملائک را لګري هاروت ماروت الله پاک را لېګلی نو کدا سحر باطل شوی ناجایز شوی نو الله پاک به ول را لېګ ملائکو لبیدا علم ول ورکاو هغه به د دې سحر خودنه ول کوله او ته سحر تسوی باطل وای پاغه اعتراضات او شبات کوم د دوسه ده تناقض او ته سحر د سوای باطل وای او سحر خو یو جایز کار دی ته مونږ ته منع کوي کنه نو مونږ ځکه ستاره رسالت نه منو نو دلته الله وی وما انزل على الملكين داغه جواب دادې چې ګورې نما نحنو فتنه فلا تکفر هغه ملکین هغه هاروت او ماروت به خلق ته اعلان کو چې ورې منګه په تور امتحان الله را لګلو تاسو ولې تکړه د دې مکوي عمل په مکوي دا کا په کفر او مو خود په تور امتحان او ابتلا راغلي هغه زمانہ کې سحر ډیر زیات نو چې سحر ډیر زیاتو داوی به خلق د نبوت کولا دا معجزه ده د سحر او د معجزې په منځ کې فرق نه و الله پاک هاروت او ماروت را لګري د پر د تمیز د سحر او د معجزې د فرق د پاره خلق تبعی چې ګورا منګ ور الله پاک یو بطور امتحان را لګري تاسو وره دا کار مکوئ انما نحنو فتنه د آیات چونکه د ډیرو معنی او د وجنا په دې کې د آیات هم د مشکلاتو نه ده په دې کې توجیهات ډیر دي دا ما موصوله دا کما نافیه ده بیا انزله کې هم خبرې دي چې د انزله کومه معنا ده انزله په معنا د نزول سره شي لبر نه قطر اتل او انزل په معنا د علم سره راضی کړه دا ملکین دی او کوم ملکین هم یو قرات شته ملکین دو ملائک هغه دو ملائک هغه سوق دي هاروت ماروت کنه جبريل او میکائیل موصوله شي کنه نو دا عطف د په مخ کې وتبعو په هغه زمير باندې چې هغه شیطانانو تراجه نو ما انزل للملائکین نه نه بلکې دغه يهودو تراجه او روانو دوی تابعداري کوله دوی د هغه سره اون زلال الملکین چې نازل کړي شو په دوه ملکین ومنته دو ملائکو منه پسځه کې په بابل خار کې د هاروت او ماروت بدل د ملکین نو اخلي چې دیو نوم هاروت او د بل نوم ماروت دا معنا دی يهودو قباحت مخکوم بیان شو چې دوی تابعداري د هغه سکړل چې شیطانانو بلوستل په زمانہ د سليمان عليه السلام کې دغه رنګي دوی روانو هغه سپسه انزل علی الملک چې نازل کړي شیو په ملکینو منته په بابل خار کې یو نوم هاروت بل نوم ماروت او کما نافیه شي نو بیا سرنا نفش وکنه وما انزل على الملكين ندی نازل کړي شي په ملکینو منته او بابل خار کې چې دیونم هاروت او د بل ماروت وما انزل ملکین په ملکینو څه شي نه نازل شي په باب الخار بیا نه پېښو او انزل په معنا د علم شي کنه او نه نه د خود نه کړي شوی دو سړو ته په بابل خار کې چې دا غدو سړو نمونه سو یو نوم هاروت او بل نوم ماروت نام یا وما انزل للملکین ببابل نه ده نازل کړي شي په ملکین ومنته په دو ملائکه منه په بابل خار کې بس د هاروت او ماروت دا بدل دې د ولکن شیاطین کفرون خا لکن شیطانانو کفر کړو هغه شیطانان سوکو هاروت او ماروت د شیطانانو نمونه دي خدای دې بیا تعلق د بابل پورې بیا سکوې وخفه و ما انزل ملکین به بابل یو توجیدام دا مخکې شو کومې توجیهات یا بخپل پزیش هاروت او ماروت تعلق د مخکې د شیاطین سره شو بهر تقدیر دا اول توجیه زیاته بهتره ده تر صدا موافق ده وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه داول توجیه په اعتبار سره وما يعلمان من احد په دې نه کې به دوی دومره مبالغه وکړه تر دې پورې چې دې دواړو به وي انما نحن فتنه یقینا منغا فتنه امتحان وره مون خو د ابتلا د پر را لګلې شي انما نحن فتنه یقینا من خو یو امتحان یو ابتلا یو فلا تکفر پستاسو کفر مکوي ذکر مکوي د دې سیر عمل مکوي په دې سیر په دې سره سړی کافر کی ګور الله پاک ملائک را لګري او خو د بطور ابتلا امتحان را لګري او هغه په خپل وی نه ما نحنو فتنه فلا تکفر لیکن یو تفسیر به کې بعضو مفسرینو دن نکړی دی ښا دا هغه تفسیر په بنیاد باندې دا چې هاروت او ماروت یو دو ملائکو الله پاک را لګیو لیکن دغه تفسیر نه مخکې دا کوم توجیه چې من دا خما موصوله وکړه نو چې ما نافیه شي کنه ما انزل ملک بل هر تو مرد نو ما يعلمنا من احد حتى يقول تربيه پوری بده دواړو انما نحنو فتنه تاسو ور کفر مکوي زمنګ تجربه دا فلا تکفر ها دغه بل تفسیر چې په جو فسیرو ذکر کړی دی چې هاروت او ماروت د دو ملائکو الله پاک را لېګلو د سیر د خودلې لپاره او وجه دا و چې دوی ګوره انسانانو شرافت زکه دی چې دوی لا الله پاک عطا دا کړی دی دا کړی دی خواهشات دی ور کړی دی الله پاک دغه ملائکه له خواهشات ورکړه بابل خار تراولې الف زهرا یو دمو باغ مناشقان شو نه غوي سره بدکاری وکړه هغه په شراب اوس کول غیر الله بوت په سیدا وکړه اسم عالم تنه زکو یا غبیا دومنته د الله پاک عذاب پورا غي د عذاب مستحق وګرځي هغه ته اسم عالم چې زده کړ اسم اعظم چې زده کړ غلاړه برا د زهرا ستوره وګرځي او دو دا عذاب مستحق شو الله دنیوي عذاب غواړي کو خري دوی الله پاک دنیوي عذاب وینو چې دنیوي عذاب دی نو به بابل خار کې یو کوی دی د جبن اویزان دی التخا دا د د دوی مبارک دا مشور نو دلته وانا دا دا و ما انزل ملک باب الحر د مرت هغه مانش چې دوی تابع هغه سپس امام اصول مان او ما يعلمان من حتى يقول انما نحن فتنه دا معنا دا فتنه معنا چې مجربه معنا یقینا من خو ډیر تجربه کارانو من من خو ډیر تجربه شه فلا تکفر پس تاسو انکار مکوئ د سحر د ذکر نه ښه تاسو ور د سحر د ذکر نه انکار مکوئ زمنګ ډیره تجربه ده منګ ته خودنه شوی ده تاسو ور انکار مکوئ سجده تمنګ ویو دا ذکر په عمل وکړئ لیکن روح المانی وغیرہ هغه دا ذکر کړی دی هغه تصریح کړی دا د شهاب عراقی هغه دا ویلی علی من اعتقد علی ان هاروت او ماروت نو ملکان معذبان علی خطیئه علی خطیاتهما ما زهرا هغه عصيان نه کوي ګنا نه کوي دا خود ګنا کار دی لا يعصون الله ما امره زنا څنګه وکړه غیر الله ته سیده څنګه وکړه هغه تعلیم د پر را لګلې شي خو الله پاک تعلیم نه پر را لګي خدا ما نشوا چې واستوي چې تاسو دې مقصد د پر راغلي انما نحن فتنه فلا تک او کوم روایتونه چې د دې مبارک کې کنه روایتونه روایت دانه چې غیظ سند صحیح جو بس او حدیث صحیح شو دا غمت او تم کته کی هغه نور سیاق سبق ته کته کیږي چا ممول بها او حدیث د صحابه و دې کم لیکن څومره روایت چې راغلي دی هغه صحیح احادیث نه دی بلکې داغه مبارکه کبیر وغیرہ ټول دا لیکي وعلم ان هذه روا فاسده مردوده غیر مقبوله ذکر لانه ليس في كتاب ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها نو هغه روایتونه سدي مردود دي ما د هغه شی یفرقون چې جدای برا وسته دوی به پاغه سره پسو دا غه سره هغه سحر سره بین المرء و زوجی په مین د خځو د خاوند دا دوی به داسې شی زکاو کړ چې پاغه سره د خځو د خاوند په مین کې جدای راتله سحر به کوو د خاوانو د خځه په منځ کې به دښمنی راويستا یو بل نه بین افراد راويستا طلاق به ولا وکړو خځه به پرې خو په خپل به وارست د کوټګورو خو کار دی ښا اکثر وراشي د محبت تعویذونه کو د عشق تعویذونه د نفرتونو تعویذونه دا کوډه منترې دا کیږي یفرقون به بین المرء و زوجه چې دوی به سحر کو جادو به کو از دکوبم دغه مقصد د پاره یا معنا دا شی فر دو بدا څه شی زکاو چې په هغه سره پمن د خزه د خاون سمن سحر چې څوک زده کی کنه نو هغه کې خو ټوله خبرې سوي شرک او د کفر یې بیا پاغه عقیده لري عمل کې نو سړی کافر کی نو چې مؤمن عزت کی کنا او نو او خو مؤمنو نه ګرځي کافر شو نکاح ما شو په مې د خزې خاوان کې دا مان او حدیث کې راځي شیطان خپل یو خاص تخت په دغه منه دریا منی خي او دا قافله در قافله شیطانان لګلی او راځي ما دا وکړه بد راځي ما دا وکړه بد راځي ما دا وای چې ما د خځه په خاون په مېز کې تفریق راځ دی او سره سینه ملاو نو وجه بیانېږي چې یاره ځکه چې دا خو د دوو قبیلو یا د دوو قومونو یا د دوو ټبرو یو بل کې سره غي تفریق راغی ما خد خاوان جدا لیکن اصل وجه دا حدیث په مشکات کې ذکر دی کنز العمال کې بیا وایي چې سړی راشي ورته شیطان راشي دی ابلیس ته وایي چې ماغه پلان کې تا په شرک می اخته ک په شرک نو چې په شرک یې اخته ک نو ډېر خوشاله شي اوس کار شي نو چې سړی مشرک شنو خدای بیا کلا هغه سره بیا کلا نکانو یو ځای کیږي نو هغه نه بیا کلا حلالیان پیدا کی حرامیان پیدا کی وما هم بزارين به من احد الا باذن الله ګور څوک داونه وي چې بس د سحر کې دومره غټ اثر کوړو منترو کې دومره غټ اثر الله وی وما هم بزارین به نه دی دوی zarar ورکول کې په دې سر من احد نه چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله اذن معنا اجازه پنه کوي ځکه اذن په ډیرو مانو سره راضی کا دلته اذن یا اذن تکوینی مراد دی یا اذن تقدیری چې بس دانه چې چا کوډ یو کړی هغه دی جو لګي په دې کوډو کې اثر چون کې من لاره الا باذن الله منس مگر دا چې تاثیر پکې الله واچي مگر په اذن تکوینی یا په اذن تقدیری چې الله پاک مقرر کړی خبره نو الګ تاثیر کوي هغه کې تاثیر چون کې وره الله دې سیر کې اثر چون کې الله دې وای قباحت د دوی بیانې کې د يهود یو قباحت د دوی دغه دې چې دوی سحر زده کوي هغه سره دغه فسادات کوي بل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم زدکې دوی هغه شي زنا چې دوی ته zarar رسي ولا ينفعهم فائدہ ورته نه رسي نو کدل تمانهم دغه بیا سحر مراد واخلې دا خو بیا تحصیل حاصل شو سر خو فیتعلمون منهم ذکر دوی کوي کنه دلته ويتعلمون ما يضر ولا ينفعهم دوی نورم داسې علوم داسې کارونه کوي داسې علوم او داسې کارونو کې اخته چې هغه دوی له دوی لپاره اخروی څه قسم پیدا من نه بلکې آخرت ولا بربادي لکه دې زمانہ کې خلق علوم شرعیه پرې دي قران او حدیث پرې دي صرف فلسفه کې اخته شي په خواب منطق کې په 15 کاله شل کاله لس کاله به وکړ قران او حديث نه خبر یا يتعلمون ما يزور ملائکهم استعداد او صلاحيت دا غ علم نه او دې ځان په غ علم کې دنه کیخه لکه زه خو جی علمي سلوک زده کوم زه علمي تصوف زده کوم نو ته د علم تصوف نه خبرې چې تصوف مقصد سره تصوف مقصد خو تسکیه ده ته خلاړې په بل طرف لاړې یا داسې علومو چې داغه صلاحیت او استعداد نه لري او په هغه علومو کې دن شو دن شو دن شو وختونه پکې وباس سنقص فائدہ ورته ونرسو نقصان ورسو يتعلمون ما يضر ولا ينفع بعض خلق دنیوي علومو کې داسې دن لاړ شي چې قران او حديث منته نه پوي قران الفاظ مې ذکر نه کې معنی خلل خبره نه نه دنیوي علوم زده کړه لیکن ور سره ور سره شرعي علوم زده کړه قران هم زده کړه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق الله خامخ یقینا پو دي دا يهود پس من لمن اشتراو دغه زمن ته وقف کړي دا بل جمله جدا شو ګرځوي بیا تعارض نه راځي لقد علموا لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به انفسهم خامخا بد دی هغه شروا به چې خرج کړي پاګي انفسهم خپل نفسونه هغه ډېر بد شي چې هغه سه یا نور فسادات تی نور داسې علوم لو کانو یعلمون لو کانو یعلمون دا لو شرطیه کوي که دوی په ایدلې نو دوی به دا کار نه وکړي لو کانو یعلم اثبات د مخد لقد علمو لمن اشترى لمن اشترى مالو فی الاخره من خلاق پدې منفي عالمان او دلته نفي د علم د بل قسم علم نه ده ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون او کنا ګور علم قصه ته ویلې کې دانستان پوي ته ویلې کې لیکن حقیقت د علم هغه څه چې علم چې سره د عمل نه نو مخکې ولقد علمو سره وي دا عالمان دي علم شته وره پودي لیکن لو کانو یعلمون لو کانو یعلمون کدوی پویدلې دوی عالمان وې سمنا دلته نفي د علم سره د عمل نه ده نفس علم نشته لیکن علم سره د عمل نه نشته دلته نفي د علم د عمل ده نو اصل مقصد د علم نه خو د عمل لکه د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه تاسو کې د کعب من ارباب العلم هغه ورته الذين يعملون بما علموا علما چاته ویل کی هغه چاته ویل کی چې د علم مطابق عمل کوي هغه علم چې د علم مطابق عمل نه کوي نو هغه ته عالم نه ویل کی نو هغه علما چې دا غوي د علم سره سره د قران او د حديث برابر موافق علم د خپل د علم موافق عمل نه کوي بدعات کوي رسومات کوي خلق د شرک دروازې کولاو کړی دي خو ا دې ورته سوی مولانا سره او پاسی ورته کینی حالانکه حدیث کې راځي من وقر صاحب بدعت فقد عنا على عدم الاسلام د داسې سړی عزت کول چې دا خو د اسلام دیوالونه ارتاول ولو انهما من واتقوا لمصوبه من ان الله خير اچ بیا په میډیا کې راشي چې دا دا کارونه کړي کړي کړي بیا هم د خلق دا غوې نه غیر چا پیر شول لخوا بیا ورته سوی علامه وای الله وی ولو انهما منو کچرت دوی ایمان راوړې اوس ترغیب توبې تور کې لیکن په دوو شرطونو توبه وساسو قبول شي لیکن په دوه شرطونو یو دا چې د خپل ایمان اصلاح وکړي عقیدت درست کړي دویم ځان د دې سحر وغیرہ نه بچ کړي تقوا ځان کې راوړي ولو انهم امنوا کچت دوی ایمان راوړې او وتقو کچت د ایمان راوړي او وتقو ځان او ساتي د سشن د سحر نه د عمل کول نه په سحر من ځان د دین او ساتي نو لمسوبه من عند الله خامخ بدل ده ثواب ورته ملایي خامخ بدل دا من عند الله دا الله سره خیر غره دا الله پاک سره ډیر غور اجر دی ډیر ثواب دی ورته ایمان راوړي کوم ایمان ایمان شرعي او ځان د سحر نو ساتي لو کانو یعلمون کچرتا دوی پویدل په خپل عاقبت باندې نو دوی به دا کارونه نه وکړي یا لو کانو یعلمون کچرتا دوی پویدل چې د ایمان او تقوا سره څومره عاقبت کې ستکیږي نو دوی به ایمان راوړی وته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچ کله خبرې کول دا يهود هم راتل دوه هم کې ناستل او په يهودو کې هم خډیر منافقانو مو نو دوه راتل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محفل کې بناش یو صحابي به یو خبره منه پوانه شو ناغه یا رسول الله راعنا زمنګ له خیال وساتئ دا خبره بیا وکړئ موږ په دې خبره پونو شو زمالک لحاظ وسات نو دوه مولیان خلقو یو دوم دا لفظ شروع کو راعنا زکه در عینا مقصد خود دو دغه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دغه مقصد دغه دی چې دوی زمنګ لحاظ ساتي موږ ته توجه کوي صاحب بن معاذ رضی الله عنه پس را پاسه زکه چې دوی خبره راعینا به ویني یو بل تبه یو کتلو به خندل صاحب بن معاذ رضی الله عنه پس را پاسه هغه په دې لغات منطق خپو د دوه په خبرو خپو ناغه وی دا راینا لفظ کا چا او کنا دا سر بولا وو الله پاک دا آیات راو لګیا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ګور د راعنا دغه رنګي راینا د رعیت نه چې ماخوشي په معنا د نگهبان اے زمون حفاظت کوون کیا دغه رنګي راینا د راعینا نچشین په معنا د شپن کی تمسخر د استهزاء د پاره چې واز د منګ شپنتیا تتا ته چا رسول ویل نوذ بالله حاصل دا چې دا لفظ لصحیح معنا مو واکا رائنا من زمون لحاظ ساته زمون دلګه توجه کا د دې لفظ صحیح معنا خو مو ولیکن باطل معنا مو د دوی مقصد سو چې بس دا لفظ دوی کې عام کو دا چې یو لفظ چې هغه مهم لفظ وکړ رو رو عادت د صحابه کرامو جوړاو چې دوی به دا بیا وای کنه په خپل محفلو کې راي نه راي نه د دوی مقصد خو بلو د صحابه مقصد بلو الله ایمان والو ته وی یا ایه الذین آمنو لا تقولوا راینا ګور دوی ته ونوي چې تاسو مو آیا صحابه ته وی چې تاسو مو آیا تاسو باندې کړه دا کلمه اونویلا نو دوی بیان شي او کدو ته ویل چې تاسو مو نه ونی چې دوی چی وي نه تاسو پابندي وکړئ نو چې تاسو پابندي وکړئ نو دوه خامخ بیا پابند نو الله دا من کړو ایمان والو لا تقول راینا موه کلمت راینا موه مهمات مهم کلمات موه دا چې لفظ موه چې اخر صحیح معنی او غلط معنی ستا مقصد خو صحیح دی به نه غلط اخلي د قرنګ دا اوس یو عامه ضابطه وګرځي چې هر هغه کلمات چې هغه مهم کلمات دي هغه له صحیح معنی او مینو غلط معنی او دا سي الفاظ باندې استعمال وای دا سي الفاظ باندې استعمال لیکن دې کې بیا مختصر دا قانون دار چې بعضې کلمات خو مهم وي لیکن په دلیل شرعي سره داغه ترجیح ورکړې شي داغه اجازه ورکړې شي یو لفظ مهم دی لیکن دلیل شرعي ولدا وینا د پارسه ده شتیخه لکه لفظ د سید یا مولا دا د الله صفاتم نه د بنده صفاتم لیکن صحابه کرامو یا مولا یا یا سیدی دا ګور استعمال کړي دا او که مولا علی حضرت طارق جمیل سے ویلې ویو پس خلق لګي دا مولا مولا لفظ مولا یا دا لفظ دا سې دی مولا خو الله ته وینو بنده ته وی لیکن دا الفاظ صحیح دي دغه رنګي عبد الرسول عبد النبي دا لکه ولې عبد په معنا د غلام الکه غلام خو ټیک دا معنا شته لیکن دلم دا خو لفظ مهم ده دال نمونه نه دی خدل پکار دغه رنګ یا رسول الله که موحدین وای کنه نو دا یا رسول الله وینا په دې کې د نوې شي پیغمبر غني عالم الغیب دی لیکن یا رسول الله په دې مقصد به لیکي یا نبی الله یا رسول الله په دې زمانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ دا خبر اوري زمونږ فریاد اوري عالم الغیب حاضر ناظر نو بیا دا یا رسول الله وینا د تاسو خلقو د بره بیا کلمه شرکیه شو نو هغه الفاظ موهمه مو وای هغه الفاظ مو چې هغه صحیح معنی مو غلطه معنی مو بلکې وقول انظرنا او اے تاسو مهلت ورکا کړ دغه رنګي انظرنا په معنا د توجه سره مراد انظرنا توجه کم منتا په خبره کې ابرلیان وای کنه انظر الله یا رسول الله انظر الله حالا دلته انظرنا من توجه فی الكلام مراد دا چې من په دې خبره کې من تلک توجه کوم پوښی دانا انظر یا رسول الله انظر حالنا ادا غرنګ درو دي تاج وغیرہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض یا عجیب کلمات الکه دا مونږ په دې وی چې خپل په دعا سره د فقره لکه خو ظاهري معنی خنه دا ولې د الفاظ وایا انظرنا وایا واسمعوا واسمعوا سمانا ویل کلمه د انظرنا وای پیغمبر موږ ته زمون په خبره کې توجه کا من ته لګې سار شا واسمعو خو چې هغه در تاسو وویل کنه نو واسمعو سم په معنا د قبول واوري حکم سمانه قبول کوي حکم د الله یا منا واسمعوا دا مخلا تقول رعنا وقول انظرنا واسمعوا د الله حکم قبول کړئ دا د الله حکم دی چې راعنا مو وای او انظرنا وای واسمع وللکافرین عذاب الیم سوق چې الفاظ مشتبه وایي ګور دلتا د ما قبل حکم د پر د علتونه بیان هغه دوه حکم سره چې داسې خلقو تقلید بنه کوي داسې خلقو سره به مشابهت نه اختیار وي دوی خو کوشش دا کوي چې داسې کلمات ګور مخکې ذکر ک چې دوی عمل د سحر ده نو هغه نه خو من شو نو الفاظ داسې خوري الفاظ الفاظ شرکیه هغه مهم الفاظ مهم کلمات هغه په تاسو کې رايش کړي خدا داسې خلقو مرګړتیا اونې کوي داسې خلقو سره مشابهت اونې کوي داغه په اعمالو کې په اقوالو کې ما یود الذین کفروا نغوړي کافران ما یود الذین کفر نغوړی کافران څه شي دا شوک دي ان اهل الكتاب د کتابیانو نا والمشرکین د مشرکانو نا کفرو یو قسم اهل کتاب دي نو کفرو یو قسم مشرکان زکه دا ولل مشرکینا من اهل الكتاب مغایرت غواړي یو قسم کافران اهل کتاب یو قسم کافران مشرکان نو نه غواړي کافران یعنی اهل کتاب کافران مشرکان کافران یا دا ولل مشرک کینا د عطف الصفه له صفه د قبلینا نغوړی کافران د اهل کتابنا ولل مشرکین د مشرکانو نه منس کافران اهل کتاب مشرکان کافران اهل کتاب د اهل کتاب یو صفت د کفر شو اهل کتابو کې یو صفت د کفر دی بل د شرک دی چې عطف صفه علی صفه نشي چې د اهل کتاب کافرانو دي دا مشرکانو دي نو غوړي کافران کتابیان مشرکان دا څه معنی کتابیان مشرکان نغوړي کافران کتابیان مشرکان ايو نزل عليكم من خير ګور کتابي په دې اولنې معنی سره کتابي ته کافر وي نو کتابي ور مشرکم دی لیکن فرق د کتابي او د مشرکین دا دی فرق یو چې کتابي اوم کافر دی مشرک اوم کافر دی چې مشرک هغه د فرق یو کو چې بعضی مشرک بعضی کافران داسي دي چې هغه سماوي کتاب مني او صداسي دي چې هغه سماوي کتاب نه مني دا فرق په دې اعتبار سره کوي سشه نه غوړي ايو نزل علیکم دا چې نازل کړي شي پتا سمنتی من خیرن خیر من ربکم طرف درف تاسو نه پتا سمن نازل شي یعنی پتا سو کې د یو نبی بنو اسماعیل یو کې دراشي دوی دا نه غواړي دوی دا نغواړي چې تاسو کې د څوک رسول جوړ شي رسول خو ومن کې راځي لیکن والله یختص برحمتی من یشاء الله په خاص کې په خپل رحمت هغه چا چې غواړي د رحمت ورکون کې الله دی ما ننسخ من آیاتنا وننسها ناتی بخیر منها ومثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير دا پنځم اعتراض کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی قران راغی د دوی حکمونه منسوخ شو د تورات حکمونه منسوخ دیم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راغی نو ګوره یو طبيب چې دی کنه د چې نسخه خپل بیمار لور کینو یو میا شروع سره شنو هغه نسخه بدلې دا ډېر ماهر طبيب دی مرز یو پیژن ګوره نسخ قران کریم کې یو سو معنو من تراغل نسخ په معنا د لیکلو سره مراغله نسخت الكتاب سورہ جاسیه وغیرہ کې مرাজি دغه رنګ سورته اعراف کې راځي او په نسختها دغه په لیک کې دغه رنګ نسخ قران کریم کې په معنا د ازاله سره راغلي وي سورۃ الحج وغیرہ و چراړو و زور ازو تیم پکې لګي دریم دغه رنګي نسخ په معنا د انتقال سره مراغله لیکن هغه قران کې خود دراغله د میراث په کتابونو کې راځي مناسخه مناسخه یو صورت چې کله میراث ذل فروض کې یو مرشي داغه په ځبل دن نشو دې ته مناسخه وي د غرنګي د په معنا د تبديل هم راځي نسخ په لفظ د نسخ سر التنه د سورۃ النحل کې یو سل یو آیات الته په معنا د په لفظ د تبديل سره ده په لغت کې نسخ ست ابطال الشیء و اقامه اخر مقامه لکه وینا سخت الشمس الزل نور راغه سورې میټاو کړه دغه رنګه د نس په دریو طریقو سره وی رفع د لفظ وی او د حکم دواړو دویم دا چې رفع د آیات وی تبديل د آیات شی په بل آیات سره نو دا رفع د څه شوا یو رفع د لفظ او د حکم دواړو بل رفع د آیات وی لیکن حکم پاتې وی دریم دا چې رفع د حکم وی سره بقا د لفظ نه رفع د حکم وی حکم پورته شي آیات وی خ... چې رفع د حکم دغه اقسام په چلاړ شي بعضو 1500 آیاتونه منسوخ کړي دي بعضو یو ایشا بعض بیا 15 او 15 کې بعض شیخ حسین علی رحمت الله علیه څخه بیا هم پکې تعویل کړي دا په پرې یاد منسوخ نه زمو شيوخ چکم هغه آیاتونه حل کوي کنه ځکه نسخ کله د یو حکم راغلی د وجوب او استحباب پاتې شي کله مستحب منسوخ شي وجوب پس لاړ شي مختلف قسم طریقې دي د نسخ نو د دې وجنه مختلف اقوال دي د قران کریم کې د آیاتونو د نسخ دویم دلته نون سه حالف یو نون سه دا قرات کوم دی بل نون سه حمزه سره ننسا یا نون سه په حمزه سره چې بلا حمزه کنا نو التا نون سے په معنا د ترک سره امراض په معنا د پرې خودو سره د غرنګ په معنا د نسیان سره امراض او چې ننسا اشی انسا یون سا او دا په معنا د تاخير رستوالي نو دلته ما ننسخ من آیات ما ننسخ کې ما موصوله ده او ما موصوله کې معنا د شر پرته او رسول سره وړي بیا جزا راوړي سره ګور دلته په بازو مانو سره دا نون سها ننسخ من آیات چې بالکل محو کې یا هیر کو واغې لرا دام بیا یو شنه مان راځي او کده نسیان نشی کنه هغه چې محو کوم یو حکم لرا یا رسته کو ما ننسخ من آیاتنا او ننسیا هغه چې محو کوم یو حکم لرا او ننسها یا رسته کو هغه حکم لرا دا ناته به خیر منا مثله دا کې سره لګي یا د مخ د ننسها خپل مان اننسها چې دا امانه د نسیان سره شي کنه بای ځکه نو معنا دا ما ننسخ هغه چې مهما کومه یو حکم لرا یو عبارت لرا او ننسها یا پریګیدو نو ناته بخیر منا لفظ وی لفظ وی حکم واخلو هغه چې محکومین یو آیت لره حکم پاتی نو او نور څه مانو بیا نه کوي یا ما ننسخ من آیت نه چې محکومین یو حکم منسوخ یو حکم درا یا حکم پریګیدو نو موږ سکو نه اتی به خیر منها راوړو موږ غره دا غیره او مثل یا پشان دا غیره راوړو منګه غره دا غنا اته به خیر ابن عباس وی چاغه سوی آیسر وی په و آیسر علی الناس چاغه کی د خلقو ته سہولت وی هغه کی خلقو ته نرمی وی او مثلها یا پشان د هغه وی پس کې په اجر او ثواب دما نو علم تعلم ان الله على كل شيء قدير دا جواب بعض اصل کې وایي چې نسخ ازاله دی یو وسخت وي لکه مخکې چې موږ وي فرضیت نه استحباب ته خبره لاړ شي لیکن سره د بقا د اصل نه چې آیات باقی وي سره د حکم نه لیکن هغه وسخ لاړ نو معنا څه معنا نو سیا ناته به خیر منا مثلا اګه سوي سہولت وي اګه آسانتیا وي نو تاسو کله دی یو حکم بیان کله بل حکم بیان نو علم تعالی پر مخاطب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی علم تعلم ان الله على كل شيء قدير آیات نه پويږي دلته علم ترا ګور دلته تنبيه ده اپمانه د علم ترا سره د خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عام امت نه مراد ده آیا ته نه پوهیږي ولې نه پوهیږي آیا ته نه ویني یقینا الله پاک په هر سمند د قدرت والا دی الله په هر سمند د قدرت والا دی دا د الله د قدرت نه بار نه دا چې کله یو حکم راوړي هغه لرکینو بل حکم راوړي الله قدیر ذات دی دیمه لم تعلم بل جواب الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله د پاره بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا نو چې بادشاہی د الله د پزمکه او اسمان کې نو په هر څه بادشاہی ده دا د الله پاک بادشاہی ده چې نظام الله پاک چلی بادشاہ الله دې نو کله یو حکم جاری کی کله بل حکم جاری کی کله حکم واخلي بل حکم راوړي نو تقرنګي هر کله چې الله پاک بادشاہ دی بادشاہي د الله دن بادشاہي دی الله چلیږي نو حکم دی الله چلیږي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ګور دې آیات کې اشاره ده اطاعت الله ته چې الله کوم حکم تاسو ته وې کنه بس هغه حکم پس روان شي د دوی خبرې مې منه زکه وما لكم من دون الله نشته تاسو سره سوا د الله نه می ولی ان سوک بچ کون کې والا ناصر نو سوک مددگار ولی بچ کول والي سره د محافظت نه نصير مدد سره لازم محافظت نه دی ولی نصير کې دا فرق ګور د الله نه ما سوا بل څوک نه ولی شته نه نصير شته نو راشه اطاعت د الله او کوي اطاعت د غیر الله مکوي ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل اوس دې جنا ذکر کیږي زواجر خمسه چې هغه متعلق دي د خبائث او د يهودو سره د دوی خباستونو سره سره متعلق دي د دوی خباستونو مخکې ذکر شو څومره خباستونو د دوی ذکر شو نو دلته اوس زواجر دي پینځه او دا متعلق دي د دوی خباستونو سره ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل دا ام منقطعه په معنا د بل سره بعضو د آیات د مومنانو صحابه سره لګول لیکن چونکه باب د يهود شروع دی غره دا د شدل ته د يهود مراشي بعضو د مشرکین او عربو سره لګول لیکن دا یو توجیه وکړو چې هغه ځاته غره ده ام تريدون ان تسلوا رسولکم بلکې غواړی تاسو تاسو نور څه مقصد نه لري ان تسلو رسولکم دا چې اعتراض کوي تاسو په خپل رسول منته رسول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد زکات د دوم رسول کنا بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا عام دا امته دعوت خوده کنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه قسم امته امته دعوت امته اجابت ان تسلو چې تاسو سوالونه کوي په طریقې د اعتراض رسولکم د خپل رسولنا تاسو مقصد څه دی اعتراض کما سو اله موسی من قبل لکه څنګه چې تاسو نه کړې شوی اعتراضونه شو په موسی عليه السلام په خوا تاسو په موسی عليه السلام باندې څنګه اعتراضونه کول د پر د توهین تمسخر او د استهزاء وسوم د پیغمبر نه تاسو سوالونه چې کوي مقصد تاسو اعتراض دی تمسخر د استهزاء نه الله ودا خو د کفر کار د سوچ د پیغمبر توهین کوي اهانت کوي او تاسو خو ځان ته مؤمنان وایې ته ایمان داوا خو لرای و من يتبدل الكفر بالايمان هغه څوک چې بدل کی کفر در په ایمان یعنی هغه څوک چې واخلي کفر در په ایمان یا دلته کفر نه کلمه د کفر ومن يتبدل الكفر سوق چې واخلي کلمه د کفر لرا په مقابله د ایمان دا کلمه کفر ادا اعتراضونه نو فقد ظل سوا سبيل پس یقینا د خطا شو د برابر لار نه د صراط مستقیم نه لاړ دا ومن يتبدل الكفر اصل کې د مخکې د پرسو نتیجه وه څوک په چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کوي نو د څو کړه کلمه د کفر واغسته بل ایمان ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم دا اوس بل زورونه ورکی دا زورونه په د دوی په ارتداد یو د دوی خباست دا دی چې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کوي دویم خباست باندې چې زورونه دولور کولې کیږي هغه دا چې د دوی کوشش سره چې تاسو مرتد شئ دین پرې راځي ود کثیر من هل کتاب غور غنی ډیر د کتابیانو نه لو يردونکم دالو مصدر یا کړه لو يردونکم من بعد ایمانکم چې واړی تاسو درا پس ایمان تاسو نه سشه کفارن کفر کون کی دوی غواړي سه چې مرتد کی تاسو درا پس ایمان تاسو نه کفارن کفر کون کی پس ایمان تاسو نه سوګر دي کفارن کافر د دوی کار دا دی دوی دا غواړي چې تاسو مرتد شي او تاسو ګورئ دا انجوز دا مستقل دا چې لګي کوشش دا ده هر طرف ته چیزي خو چې مسلمانانو نه داخله کوزي څومره پیسې خرج کوي څومره تنظیمونه جوړي اخر دا ولې حسدن د وجد حسدنا د حسد ول راغله او دا حسد د کوم دینه ده حسدن من عند انفسهم د وجه د حسد نه چې پیدا شوی دی من عند انفسهم صادرا من عند انفسهم چې پیدا شوی دی د زړه د دوینا دوی تاسو سره حسد او حسد دی چې تمنا د زوال د نعمت د غیر شي چیرې دا در سره د ځان نه یو غیبته د غیبته خو جایز الله حسد الا فی اسلام اقتباس سره د خو جایز رشک مقابله او کتخ عالم جوړ شه تخ پیسې وګټه د الله په لارې ورکړه یو حسد دې د ګناه کبیره ده ومن شر حاسد اذا حسد حسد د سوچ نه پیدا کیږي چې کله انسان کې کبري تکبر وي د بل څوک نه غواړي د حرص د وجه نه راځي کله چې انسان کې حرص حرص ډېری وجه د حسد چې دا پسړې کې پیدا کیږي او دا کله دوی دا کار کوي من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غنا چې حق کار شوی د دوی ته الحق حق دوی ته تورات کې شان د پیغمبر بیان شوی دی دوی ته تورات کې شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان شوی او تبینا مبالغه ده پکې تبینا خو ډیر خره شوی دوی ته نو فعفو واسفحو اوس دلته پنځه امور مصلحه بیانې چې درې د انسان د مؤمن سره تعلق ساتي د ذات سره دو دا غیر سره تعلق ساتي نو فعفو واسفحو کله چې دوی دا کارونه کوي تاسو سره حسد کوي تاسو د دین ناړې تاسو مرتد کوي تاسو ته پته را دی وای سچ کوي نو تاسو کوي فاعفو معافي کوي د دوی دغه کنزل او بدرات او وصفه مخت نواړوي د دوی د ملامتیانه فعفو سمانا فعفو قطع د محبت تناو کئے د اصل کې حسن اخلاق دی مؤمن ته مبلغ ته حسن اخلاق دی لکه ستا مقابل اکثر په فیسبوکونو شوري خلک څوک بچا اعتراض کوي بیزتی ولا کوي تمسخر کوي استهزاء کوي بدر دی وی هر یو ځان عالم بردار د دین ګوري نه چې ستاده د خلې نه چې کوم زیاده د دین سره موافق غوي سړی په ځتی کوي بدر دی کوي کنزل مسله کې د اختلاف د حجت منی دلیل پس لاړ شه بیا باج مسائل فروعی علمی مسئلې هغه عام عوام ته خودل بیا څه ضرورت نه مؤمنان بس کیفاف کله چې داسې خلق دی کنه د اهل کتاب یا غ مشرکان بی دین خلق چاغوی تاسو پسې لګی دی په دې را دي کنځلې هر څه کوي تاسو سو کې محبت ور سره پرې ده دو سره محبت مکوي او وسوه بے پروا شي د دوی نه د دوی سره پروا مساته دا مانم په دې اول معنی سره خدای چې نور ودو تاسو سره متاثر شي حتا یاتی الله و امره تر دې پورې چې راشي الله په خپل حکم چې هغه حکم څه شي د حکم د قتال حکم څه د قتال ان الله على كل شيء قدير یا یاتی الله بامر راشی الله په خپل حکم الله وای دو رسوا کی ذلیل وای کی برباد وای کی بغیر ساده جواب نه بغیر ساده مقابله نه الله پاک به دوی ذلیل کی سره ور سره ته مقابله جوړای ځکه ان الله علی کل شیء قدیر یقین الله پاک بار سمند قدرت والا دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا اوس درې اوصاف هغه بیانېږي چې هغه د انسان د مؤمن د ذات ګور داسې چې مخالفتونه خلق در پسې پراپاګاندا کوي کنزل کوي بدره دي کوي سو کوي پرې رایم منځ پسې نه کیږي دی بنديان نه پلان کې نه پلان کې نه دا وایي کنه سړی په واقعي په مثال مصادیق عامي نو ایمان والو کدا نصرانیا دا يهوديان دوی تاسو مخالفتونه کوي انجیوزونه جوړ کړي انجیوز نو تاسو کوي واقعي مصلاتا پابندي د مونږ کوي ور کوي زکات ځکه د منځ اثر دی نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر د مون سره راضي تثبت راضي د زړه پاکواله راضي د ظاهر او د باطن پاکواله په مون سره راضي او د سنت کلام به مونږ کوي ظاهر باطن د پاک شو بل په مونږ کا ور سره انسان مضبوطی کلکیږي زکات ورکوي دا الله حق ورکوي لیکن معلوم خرج کاوه کړه چې دوی انجیوزونه جوړ کړی ته انجیوز جوړ کړ نن د سیکولر لا دین خلق ګرځي نو اهل علم هغه مولان هغه دې خلقو خدمت کیو ګرځي نو دا خیال مکوا چې الله ته به پته نه لګي د دې ما ته اجر نه نه تجدوه عند الله بیا به می ثواب دا غید الله سره داغه ثواب د الله سره بیا تعملون بصیر زکا چې تا نه وشي یقینا الله پاک پاک کارو چې کوي تاسو بصیر لیدون کې دا الله پاک نه څه شي نه پټيږي وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا دا دریم زجر چې ګورا د دوی کار څه دی د دوی کار اعتراضونه دي د دوی کار څه دی دوی غواړي دا چې تاسو مرتد د قرنګي دوی د دوی کوشش دی چې ځان ته دراواړی داسې خبرې بکې داسې نظریې به پیش کړي لکه يهود نصرانيان ګوره کنه يهود به منګ جنتيان نصرانيان منګ جنتيان لکه اوسم شروع یې ادغه وای چیرې موږ دیو بندیان نو موږ اهل سنت نو الک کار دې دیو بندیان نه خپیداتو کې لګي رسوماتو کې لګي دغه رنګ خو يهوديان هم دا وی چې موږ جنت یان وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هدى ګور دې آیات کې موږ ته څخه یو طریقه د مرتدوالي د خلقو خي طریقه د ارتداد د خلقو څنګه ده مخ دوی ود قسم علی کتاب لوی يردونکم دوی غواړي چې تاسو مرتد کینو څنګه مرتد کینو دا مرتد طریقه دلته بیانې وایدو الی يدخل الجنه الا من كان هودا هچریبا دنن نشی جنت سوا دا غچانه چې يهودي وي او نصارا یا یو نصرانی يهود داوي چې موږ جنتیان نصرانیان وي چې موږ جنتیان دا او نصارا کې دا او تفسیریه ده تفسیریه سمانا وراسخ وای دوی هیڅ چره دنه باندې شي جنت ته مگر هغه څوک کان يهودن چې يهودي وي او نصارا یا نصراني یعنی یا يهودي شي یا نصراني يهودي هم دا خبره کوي نصراني هم دا خبره نه نه معنا او دا او تفسیریه ده يهود دا وای چې چرې با دن می جنت تا مگر هغه څوک چې يهودي وي دغه رنګي نصرانيان دا وای چرې بدن نه نشي جنت تا مگر هغه څوک چې هغه نصراني او نصارا هر یو دعوت سکی د جنت الله وی دا خود دوی تلک امانیو دا خود دوی خواهشات دي امانی معنی مخکې شي دا خود دوی خواهشات دي دا وسم خواهشات دي کنه دیو بندیت لیبل الک پیسې دی په خوړې خېتر بیډا ککړه خان قاونه دی په جوړ کړه لیکن کار تو ګره دا د دیوبندیت کار دی د اهل سنت کار تل کا معنی یوم دا خود دوی خواہشات دی بس بس دا د دوی ارزوګان دي خواهشات خواهشات باطل دي قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین ګوره تاسو ځان منته د جنت یا جنت لیبل لګوي نو ګوره دا داسې خبره خو نه ده دا خو یو قطعي مسله ده یو قطعي یقیني مسله ده دې د پر خو به دلیل قطعی راوړي کته یو مسله ذکر کای مثال کې تور په مسله اعتقادي مسله نو دلیل قطعی براوړي قل تو ورته هاتو برهانکم الخفل هات یهیت په معنا پیش کول نو هاتو برهانکم پیش کئ خپل دلیل برهان هغه مدعا چې سره د دلایل نه مدعا د ټولو مقدمات سره چوي کنه منطقه دا وي اے برهان نس مراد دلیل قطعی قرآنی سماوی یو دلیل راوړای او هاتو دا اصل کې آتو دا حمزه بدل شو په حاصره هاتو آتو ان کنتم صادقین کا تاسو رښتینه په خپل داوا بلا من اسلم ګور بلا سره ایجاب دا څه خبره نه ده چې تاسو نصرانیان یا يهوديان مجنت ته ځئ بلا دا څه خبر نه دا څنګه چې تاسو یې بلکې دا څه دا من اسلم وجهه لله اسلم من اخلص اسلام استسلام وجهه وجه نه مراد ذکر د جز مراد نه کول مراد نه نفس لکه سره نیت مې وکړ د خلاصه مخ مې د کعبه مخ نه ټول بدن زکه چې مخ نه ټول بدن وسره کړ نو من اسلم وجهه لله چا چې خالص ک خپل ځان الله لرا چا چې تابع ک خپل ځان د الله یا بازی وجه هنا مراد عمل چا چې خالص کا عمل خپل د الله د پاره بازی وجه معنا د دین سره کې چا چې خالص کا خپل دین خاص د الله د پاره دین خالص کا سمانا عقیده توحید جوړ کړه عقیده توحید الله په ذات صفات سره ومنه وهو محسن او د خسته عمل والو او د خسته عمل والو او کمن استموجو لله نه مراد عمل شي هغه څوک چې خالص کې خپل عمل لرا هغه څوک چې تابع کې خپل عمل د الله خپل عمل کې اخلاص راوړي وهو محسنون او د سو محسنو دلته محسن نه مراد اتباع د سنت پکې وا او محسن قام علی سنت عمل وکړه د الله د پاره وکړه لیکن هو محسنا په اتباع د پیغمبر کې وکړه نو فله اجر عند ربي پس د د پر اجر د د طرف څخه لري بس د د اجر د رب سره ولیکل شو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبي يرف دوی مانتي او نبي دوی غم جن شي بس الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې اجر ثواب شیخ صاحب تورسي الله علم برزخ داغه روخانه کړي الله دا تکلیف مصیبت دی الله دا ټول عالم باندې دی الله دا تکلیف مصیبت د دې عالم نه خصوصا د مسلمانانو نه واخلي الله دې تکلیف نه ټول خلاص کړي هغه مسافر الله داغو امداد وکړي داغو نصرت وکړي سپورټ دي یو مقصد د تل الله الله پاک داغو امداد وکړي الله دې تکلیف نه خلاص کړي الله سب بیماران دي